وی موږ د الله او د پیغمبر محبت غواړو اخرت غواړو ټول بی بیانو دا فیصله نو اصل شی د الله تابعداري د پیغمبر محبت د اخرت د اخرت د پاره شي دنیا که دنیا کې هر حال یې غتیر شي لیکن اخرت یې اخیستي الله دې زموږ ټول اخرت خسته اوس ورته الله تعالی دا هغه بیبیانو صفت بیانې هغه بیبیانو صفت بیانې او دای ورته تنبیه ورکړه دې ته تنبیهات راځي پیغمبر دا تنبیهات راځي مؤمنانو ته تنبیه راځي او اولیاء ته تنبیه راځي تنبیهات راځي بیبیانو ته دا تنبیه رااله چې تاسو داسې خبره مکوئ په داسې وخت کې دا تاسو حق دی لیکن وخت ګورئ اوس ورته وي مې او مې يقنط هغه سوچ تابعداري د الله من كنا تاسنا ته الله او د رسول تابعداري تابعداري د الله د رسول پس کې تابعداري نو ګوره په واجباتو کې ترک محرمات او د مکروهاتو کوي او تابعدار وي د الله او تعمل صالحا عمل کې صالحه نوتها وربکه ایت اجرها مرتين فی الدنيا والاخره فضل اجر بوله ورکی یو دنیا کې یو اخرت کې دنیا کې داغه چې الله تعالی ورته مغفرت نه اخرت کې جنت الله وی واعتدنا ما تیار کړی لها د پاره دی رزقا کریما رزق خستا نو دا د دنیا مسلمانانو ته بیبیانو ته خود ته د یو لوی بشارت ده چې تابعدار وي د الله د رسول تمامه دنیا دې دینه سبق واخلي هغه د پار رزقا واعتدنا لهم رزقا کریما او کتابداري پکې نیوي بیا مشکله اوس ورته وی یا نساء النبی یا بی بیان النبی لستن کا احد نی تا د پشان عام یو تن لستن نیک احد پشان یو تن من سائر النساء د عام خود پشان خونی ول تاسو نسبت چا سره دی پیغمبر سره دی تاسو تعلق نسبت پیغمبر سره او سره تاسو ان تقیتن که تاسو تقوا کوي د الله تعالی نه تاسو تقوا کوي د الله تعالی نه نو غدا فلا تخضعنا تاسو نرمي مکوي لا تلينه فانه من المقدمات نافيا ان يطلع في المؤمنين اعتقادهم مؤمنانو ته یو شی ظاهر شي بیا د دینه کلکه خبره وکي لکه زوی ته خبره کې حکم کې داسې خبره وکي تب شفقت کې تب احسان مهرباني کې او په دې مدینه کې منافقان اوسي غي مقصد واخلي لستنك احد من ثائر النساء ان اتقيتن الله كتاسو تقوا کوي د الله تعالی فلا تخضعن بالقول تاسو نرمي مکوي په خبره کې کلکه خبره کوي حکم کوي امر کوي بالقول په قول سره داسې امر کوي لکه مور چې زوی ته وي دوکا داوکا دا خبرو کا دا کارو کا ورشه نو فیت ما ولی که تاسو نرم خبرو کوي د شفقت خبرو کوي امت سره نو په دې مدینه کې ناکار خلق اوسي منافقان فیتمع الذين في قلبي مرض نو تم بو ساتیا کتان چې منافقان دي چې په زړه هغه کې مرض د نفاق دي نا غیبا پتا سو باندې بدګماني وکي او د بدګمانه نه خو خاندان نبوت پاک دی ځکه الله پاک کړی دی دور قران په راولې غن پاک نه دی وقلنا قولا معروفا وايتا قول معروف بعيد عن الريبه بعيد الشكنا الشبينا دا بکوي او داسې ژوند به تیروي د محتاط خبرې به کوي محتاط نو د هر چا د پاره خبرې محتاط پکاري لیکن ذمہوار سړی له خډيري محتاط پکاري او بل بس کوئی دا یو پشان د زینت د جاهلیت اولا چې ځای چې څنګه په جاهلیت اولا کې خدي ګرځې دي اوس هغه بند شوی آزاد بی باکا بی وخت آرتنا اسلام راغې د خود غړي لوی مقام نه لوی شان دی الله تعالی وای قرن فی بیوتکن دی بوتی په کورونو کې دنه نه ولا تبرجنا اتا تو به ظاهرو نو اظهار باندې کوي کتبرج الجاهلیت کتبرد الجاهل پشان دي اظهار د جاهلیت اولا جاهلیت اولا کې هغه دغه شان به تحاشا ګرځي دي بے پروا ګرځي دي نو تاسو به داسې نه ګرځي ولی ځکه چې تاسو مقام لوی دی تاسو شان لوی دی تاسو به ډیر په محتاج ژوند تیروي مؤمنان به محتاج ژوند تیروي بیا مين مؤمنانو هغه ته خود حکم دی خدا حکم ټول امت ته دی ښا قرن فی بیوتکن دا حکم ټول امت ته دی لکه ټول امت خزي چې دي دا ډیر بیش قیمته معذبه او ډیر مقام والدي نو دای به ژوند په دې طریقه باندې تیرې وقرن فی بیوتکن اوسې تاسو په کورونو کې دننه پښتو کې متل او دا متل نه دا حدیث دی د خود یا کور دی یا ګور دی کور ګور یا به کور کې اوسې یا ګور کې به اوسي قبر کې ولا تبرجن اظهار مکوي تاسو لا تتزين كزينه الكفار زینت باندې جوړوي په ځان د زینت د کافرانو کافران چې کوم ځان مزین کوي خذي دا ته زار باندې کوي ای غزان بربندای تاسو به داسې نه کوي تاسو به ځان داسې جوړوي ګوره د کافرو د مسلمانانو څخه فرق وی کړه د خوځې فرق دی د سړوې فرق دی په عقیده کې فرق دی دین کې فرق دی ټول فرق بساتای نو دا هغه فرق دی ښا چې کلیبا په پرده کې اوسي په کور کې به اوسي اوس قرن فی بیوتکن بیوت تابوت هم وي کور ته هم وي او چې د پردې ځای هغه کې بوز ولا تبرجن اظهار باندې کوي کتبرج الجاهلیت الاولى پشان د اظهار د جاهلیت الاولى دومره پوري مثلا لخذ بل کرا شرط خاده لتلی جامع بنه بدلی دا به جامع نه بدلی بل کرا فقها وای حدیث با په دې معنی شاهد دی چې دا به بل کړه جامع قدر نه بدلی د دې لوی مقام دی لوی شان دی دا خو ځان سپکای بیا دې اعتراض کې خودګي خو خیر دی نه وې کو سړه به خود نه بساتر کې هغه خدای چې هغه بي باکي دا غي نه به ستر کې هي خدا باک نه کوي هغه خدا سي دغه نه کوي بیا بستا حال وي او حدیث په دی باندې چې وګوري ریان بشي دا دا تمام چې وګوري بعض مسلمانانو دا تبادی تبا واقمنا الصلاه او قائم کوي مز واتینا الزکات او ور کوي زکات دې مز کې چې کوم تسلل په دې عمل وکا او ور کوي زکات واتعنا الله ورسوله تابعداري دا الله او رسول الله چې وای او پیغمبر وای نو قران کې الله ویلي دي احادیث هغه وحي خفي باندې رسول پاک ویلي دي نو اوس هغه تر خلک چې ورته وای او دا وې څوک په کول شي دا بس کوي دا به تکي ته مسلمان کې ایمان درکې یو کې به ایمان درکې نه مکو دې دا درو وای نه ایمان پورې کار دی ایمان نه خو خبیا ایمان نه نو یې کو وای شي دا خو اسانه خبره ده ولا انما يريد الله ليذهب عنكم پته یې اراده لري الله تعالی چې بوزي تاسو نه الرجسه حدیث شریف کې راځي ځان ساتي د ځای د تهمت نه مؤمن به د تهمت ځای ته نه دی مؤمن به هغه ځای ته دی چې کې تهمت نه او د نو دای بی بیانو ته تنبیه ورکړه او دا غي مقام یو خو او هغه ته په دې باندې او تمام امت ته وای قرن فی بیوتکن خذ دی اوتی په کورونو کې دننه انو تاسو دا دا د خود قانون دی دا تخصیص کو اوس تعمیم کوي تعمیم کې بشارت ور کوي هغه تنبیه او تخصیص هغه یو کو اوس تعمیم کې بشارت ور کوي څنګه ان المسلمین اتابداران سړي او تابداران خذي مؤمنان سړي او مؤمنان خذي قلقانتين تابدار سړي والصائمين روجدار سړي روغه سړي روجي نه دي والصائمات روجدار خدي ورسور قران د دې عظمت بیان کو قران د دې شان بیان کو چې دې بدا کوي نو دې ټول علت رسل تراوي والحافظين انما يريد الله اراده لري الله تعالی انما يريد الله ولي الله اراده لري ليذهب عنكم الرجس چې لرګي تاسو نه عذاب چې دا پلي دي د علت ته انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يا اهل البيت ويطهركم تطهيرا پاک کیا غشي پاک واذكرنا یاد کی ما هغه قران یتلا علیکم چې لوستي کې پتا تبا فی بیوتکم بکورن ساتو کې من آیات الله والحکمه د آیاتونو د الله نه او د حکمت د حدیث رسول پاک نه آیاتونو لوستي شي حکمت لوستي شي احادیث مبارکه ان الله کان لطیفا خبیرا الله لطیف باریک بین خبردار دی نو دا قرن فی بیوتکن جراړو چې دی عزت پزای ابروی پزای مقام ولی حفاظت به وي او د دې حفاظت مقصد څه دی چې مسلمانان سړي خدي تابعدار سړي تابعدار خدي دې ټول یریدون کې سړي خیرات کې اون کې سړي خیرات د دې ټول علت دی انما يريد الله اراده لري الله تعالی ليذهب عنكم الرجس چې بوزي تاسو نه ګنا یو عذاب دوا پلیتی دوری ته تاسو پاک پاتې شئ د عذاب نه بچ شئ د ګنا نه بچ شئ یا اهل بیت یا اهل بیتو ويطهركم تطهيرا نو دا بي بيانو ته تم دي او امت ته هغه تخصیص دا تعمیم دواړه حکم نه راځي امت ته یې وی بی بیانو ته وی بی بیان خو یې زمونږه الله رسول اخرت رضا درې پکار دي الله رسول او اخرت دا رضا خدا اخرت انعامات مؤمنان دغه کوي د مؤمنانو خود مقصد څه دی د سړو مقصد څه دی الله او د الله رسول او خیرت خسته کېدل دای مقصد ده چې دای مقصدی نو دای بدا اعمال کوي دای اعمال دي تابعدار وي منون کی وي کسری کې خدي تابعدار وي د حکم د الله صادقان وي خدي کسری صبر وکي کسری کسری یریږي وکړي کسری او حافظان نه خذي حفاظت بکي والذاکرین الله کثیرا ذاکران سړي الله ذکر کوي ډیر والذاکرات ذاکران خذي ډیر او دې ته کثیر او نوي الته کثیر او دلته او نوي دینه معلومه شو چې خذو کې ذکر کمی سړی ذکر ډیر کوي خذو کې ذکر کمی ښا دا معلومه شوته نه او دویم دا ده ځکه هغه بربادي غیبت اسی فضل خبره وکي ذکر نه کوي یو نیمه پکې الله تعالی فضلی او هغه ذکر ونه وي اعد الله وصلاوي خط داسې ژوند تیرې ته داسې ژوند تیرې څنګه په سختۍ کې په پابندۍ کې په قواعد د اسلام کې د قران او د حديث په لار باندې کلک روانه نو اعد الله لهم مغفرتا تیار کړی الله تعالی دې لپاره مغفرت دای نتیجه ده واجرا عظیما اجر عظیم نو سره خو دې دنیا کې ژوند تیرې چې الله مغفرت راته نصیب کړي دا دومره تکلیف چې انسان کوي خدای مغفرت د پاره عز الله له مغفرتا واجرا عظیما اپل د الله تعالی اختیار دی خطب خپل وس کې په شریعت کې با شپه رز دا عمر دا په شریعت کې دنه تیرې په پرده کې به تیرې په وقار کې به تیرې په عظمت کې به تیرې او وګوري په دنیا کې چې کومه خدي سخت پرده کوي پکور کې سخت پرده کوي تاسو یقین ساتئ د خلکو په نظر کې دا غي وقار پروتي عزت پروتي الله ولا پدړه کې د خلکو اچولې او چې کومه به تحاشا ګرځي بی تحاشا ګرځي دغه شانته الله تعالی د خلکو د زړه د غي وقار استيقا اقار هغه اوس استي بالکل او تاسو ازمیخ وکیخه دا ازمیخ دی او ازمیخ وکي او الله تعالی دا وقار اچي ولي د الله په قانون باندې او د پیغمبر په سنت باندې عمل کوي د پیغمبر په سنت عمل کوي نو الله تعالی ولا وقار ورکو عزت ورکو او چې به تحاشا ګرځي لکه نن زمانہ کې تاسو وګورئ نن زمانہ کې د خصوصا حال وای نه چې اسلام ته وای او بل بل سوای د کفر الفاظ وای غلطي خبرې کوي نو الله بدا افتونه نه راولي عذابونه دا عذاب ته دا دعوت ورکول دي امت عذاب ته دعوت ورکړي او هغه په خواني کافران چې غیب په خلی وي امطر علينا حجاره من السماء ويتنا بعذاب اليم او دا امت عملی تور وای فرق دا دی دی عملی تور وای لکه چې کوم امتونه کوم بد عملای کړی دي هغه په دې امت کې موجود دي په دې امت کې موجود دي طبق النال بالنار رسول پاک وی لکه یو پڼه چې بل سره برابرۍ زما امت په دې سره داسې برابرېږي برابر شو اوس په کې صفات دي الله تعالی د مؤمنان په قران پويږي دا عزت ورکي دا طریقه ورته خي قران او چې قران وای وی او دا په عملو کې الا ورته دا مقام ملاويږي دا دمره عتاب الله تعالی راولېګو د یو خبرې د پاره سړو ته خذو ته دا غي وجه دا ده چې په یو خزه باندې ظلم پروت دی اوس پر رسول پاک بجان خود هغه بلرکې نو چې هغه لر کوي نو اسنه چې د مؤمنانو پر لکه اعتراض را نشي د مؤمنانو پر لکه شکوا شک پیدا نشي دا دومره چې تیر شو چې خلل په دې قانون باندې وخت یې رہی سړی په داسې قانون باندې وخت یې رہی دا ټول بیان شو د دې او التاول کې رد کو چې الله دو زړونه د چا په لړ کې نه دي ګرځو او زهار تاسو کله خودونه دا مين دي تاسو نه دي عائشه رضی الله تعالی عنها وای کڅوک تاسو تداوي چې رسول پاک جمله یو کلمه یو آیات نه دی ویلې نو دا به دا دروغ دي ټول بیان کړی دي که رسول پاک اخفاء کوله یو شیخ فی کوله نو دا آیات معنی به عمل نو کړي چې امسک عليك زوجك وتخشى الناس والله احق ان تخشوا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم إذ تقول الذي أنعم الله عليه وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حق تخشى نو عائشه رضی الله عنها وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کا رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتما لهذه الايات لشده عليه دا ډیر سخت پر رسول پاک ډیر ګران پر رسول پاک دا آیات باندې عمل کول ولی تمام مسلمانان او مخالفین خو خود مخالفین ته خو هغه خو خبره نه مسلمانانو په لړ کې چرته تمران شي بدګماني را نشي بدځونی را نشي نبی بي صاحب وای که څوک تا ته وای چې رسول پاک په غیب پیژند نو دا ممنه غیب کلی که څوک دا وای چې رسول پاک الله لیدلې نو دا ممنه او که څوک دا وای چې رسول پاک یو یاد دا نه دی ویل دا ممنه یو یاد نه یو جمله نه یو حرف هغه نه دی پرې خو ده او دا ټول صورت د دې لپاره راځي چې په یو خدای باندې په عرب عجم ټولو کې دا ظلم پاتې کېده چې د متبنا خدای بچانه کولا متبنا یو فرض دوی له تعلق دا خدای بچانه کولا دې سړی نشو کوله او هغه مړ شو یا هغه طلاق ورکو نو په دې اخله بچا کول نه نه دا خو د فلانی د متبنا خله ده نو دا ظلم به په دې معنی د قیامت پورې پروتو ته امت خله د امت خوین دی مین دی کو سوچو کی ته یقین ساته دی ژوند مده پیغمبر نه قربانی ولی دومره درود بو وای دومره تابعداری وکي چې ا پیغمبر د دې لپاره تمام د منافقانو خرافات بدنامه او کنزل بد رده هغه اغستی دي دې ته دې نه کتلې خو چې په دې یو خدمانه ظلم پاتې نشي ښا نو الله په آفرین وای مؤمنانو ته وای تاسو په آفرین وای ښا رستو راضی دا ډیر ګران کار دی دا ډیر ګران کار دی ټول امت ته ښکار کوي چې عظمت د پیغمبر د دینه معلومیږي شفقت د پیغمبر د دینه معلومیږي وګورئ د پیغمبر شفقت ته په خپل امت باندې هغه سړی څنګه په یو خدای باندې څومره شفقت کوي چې دا ظلم په دې پاتې نشي کچري دا او نشو در قیامت پورې دا خذبه محروم پاتې محروم وي د دې حق د خوشاله او د هر څه هغه بنا دا کې دي شي نو الله تعالی رسول پاک ته وي وتخشى الناس تد خلق نه يريدي والله حق ان تخشوا الله لا يخرج تو يريږي خلق سفر واساته خلق بوي اوسم ډیر خلق وای خلق بوي خلق بسوي خلق بسوي خلق خالق خلق پرې د خالق تشه ذکر عظمت خود په بیان کو او خلو ته قواعد بیبیانو ته تنبیه اول خلو بیبیانو ته الله تنبیه راولې ګلا چې و بیبیانو تاسو له رسول پاک به امدادي کوي چې د دینت جامع غواړي بیا عامو بیبیانو ته بیا د عامو مسلمانانو صفت بیان شو د ټولو صفت والحافظون لفروجهم والحافظات لفروج والذاکرین الله کثیرا والذاکرات دا ټول یرید الله دا الله اراده لري ښا دا الله غواړي دا دې الالته کې یاد وګورئ کنه آیات الله تعالی اراده لري چې دې او د بیبیانو مقام الله مؤمنانو ته بیانې دا څومره د الله دی رحم ته اشاره وکي دی الله دی رحم ته نظر وکي فکر وکي الله دومره په دې امت باندې مهربان دی اوس بیان کوي د سبب د اجر عظیم عز الله لهم تیار کړي الله مؤمنانو لم مغفرتا مغفرت واجرا عظیما اجر عظیم تیار کړي دا اجر عظیم بدل ال درکې چې رسول پاک یو کارو کې تب کې چو چراو نه کې ستا خیال کې دارا نشي چې ولې پیغمبر داسې وکړ ولې پیغمبر داسې وکړ ستا تصور کې دارا نشي اجر عظیم بدل درکوم دا اجر عظیم اسې نه ملاويږي ښا نو دا بیان د اجر عظیم دی اجر عظیم به بیانېږي ما کانا لمؤمن ندی مناسب یو مؤمن لرا سړی لرا ولا مؤمنه ندی یو مؤمن خذ لرا اذا قضى الله ورسوله چې حکم کې الله تعالی او رسول الله الله تعالی اذا قضى الله چې حکم کې الله یو فیصله کې الله او رسول الله الله تعالی امرن دی یو کار فیصله وکړه حکم یو کدی یو کار امرن کار فيه عار عرفي په عرف کې پای کې عار دی پیغور دی وي په عرف کې سدي فيه عار عرفي په دې کې په عرف کې عار دی زمون ډیر خلک دوی دا پښتو کې وخلق سوی فيه عار عرفي پدې کې عار په عرف کې عرف د خلکو عام رواج چې کوم دی پاغي کې عار د عرف عرف کې نو دی فیصله د الله او رسول یو شان ده افيه عار عرفي په عرف کې پای کې عار دی د پیغور خیال باندې ساتي ته به د الله او د رسول خیال ساتي ښا لآل ان يكون لهم الخيارات چې خيار لاجل العار د وجه د عار نه د پیغور من امرهم د امر د دینا من امرهم د امر د خلقنا چې هغه بدا وای دا پیغمبر ولي وکړه دا پیغمبر ساجتو نو داسې منوا چای کې عاروي عرف کې ومن يعص الله ورسوله وسبل خلاف چا چې خلاف وکړ الله د حکم نه ورسوله د رسول حکم نه د خلاف کوي خلاف د امر د رسول یترکون الامر الرسول ذکر ترکول د امر د رسول دا معصیت ته ګناه ده د پیغمبر د سنتو خلاف ګناه ده کنه نو چې پیغمبر یو کارو کې حکم کې تداري خلاف کې دا جرم ده کنه ومن يعص الله ورسوله چا چې خلاف وکړه الله د رسول نه فقد ضل ضلالا مبینا گمراه شه په گمراه ښکارا ترا گمراه شو په گمراه ظاهر اخکارا ترا کیف یعتبر ال... کیف یعتبر العار فی حق المؤمنین سرنګ تاسو معتبروي عار په حق د مؤمنانو کې دا د مؤمنانو په حق کې عار دی ولم يعتبر في حق النبي نو نه معتبر په حق د نبی کې د نبی په حق کې چا د عار خبره وکړه چې وا پیغمبر خو هغه د دوی خزه وکړه دا بالکل غلطه ده او دا خلاف ادب ده دا خلاف شریعت ده ځکه پیغمبر د الله د امر نه خلاف کار نه کوي الله ورته وی تداو کا رسول پاک صلی الله علیه وسلم زید سے هغه خو نه غړل ولي زه سیب کو مریو رسول پاک آزاد کړو نو عربو کې دا قومیتونه ډیر دي نه هغه وی دا خو جز او داسې دغه دی او موږ لوی خاندان یو موږ دایو موږ دایو نو هغه خبره و نه منله چې وی نه منله قاصد واپس راته چې قاصد واپس راته دی اوړاغل خانه کې اوړاغي کنه دی بیبي بی زینبی اوړاغل ګور دی کې الله تعالی دومره فکر او عقل خو ورته وی تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قاصد ته نظر وکي دا قاصد د چا دی چا را لېګل دی د چا دی چا را لېګل دی ناغه شسو کې را لېګل وکنه وی دته سوچ وکي چې د چا را لېګل دی ناغه پیغمبر را لېګلو نو الله خو یطیع الله و اطیع الرسول تاسو د پیغمبر تابعدار یې هغه چې سوچ وکړو چې او هو دا خو خلاف د قران ناراضي د الله خلاف راضي د پیغمبر خلاف راضي چې فکر یو که حقیقت دی دا خدای الله او د رسول خلاف راځي نبي ایرونو غاړه کې خدا هغه قاصد ته وی ځا زمون د رسول پاک چې څه حکم کوي زمون قبول لې ولې دی نبی بنت جحش ولا فتح ورکړه فتح وردا ورکړه چې تاسو دې ته وګورئ چې دا قاصد د چا دی تاسو غزان ته لوی نسب والا وایي لوی مرتبه والا وایي لوی مقام والا وایي لیکن دې ته نو ګوري چې دا قاصد د چا دی د دې فکر راو ګرځي دا اوه رښتیا اطیع الله واطیع الرسول دا خو د پیغمبر قاصد دی پیغمبر را لېګل دی بس هغه دعوت د خطبه د کویدنې قبول کو د زید صاحب د پاره به بالکل مونږ خور زید صاحب لور کړی رسول پاک حکم منو زید صاحب زینب بنت جعش زید صاحب لو کړ ډیر په ډیر په دا دا هغه زمانه چې کوم دغه په بهترینه طریقه باندې په بهترینه طریقه باندې هغه وکړه ولا چې زیر سیب دا بیبی راغله کور ته او زیر سیب اولی دا چې ویلی دا په دبان یو هیبت تواری شو یو خوف پر راغی یو هیبت یو خوف یو حالت یا رسول الله زه خو دې خره طلاق ورکوم رسول پاک ورته تلی ونه دماغ دې خراب ما د لوکړه په کوم شان سره د کوم خاندان په کوم طریقه باندې ستا دماغ خراب دی ورته وی چپ شدا موایا هغه وی یا حضرت زمړیګم په ما داسې حالت واري دي چې بالکل مړیګم تباکیګم په ما یو داسې بت راغی حالت پر راغی دا اوس ګور هغه ذات هغه هغه کوي کار کوي دنیا ډیر مینت ورته رسول پاک کو سی ورته وی استقول للذي فاوقه تاويل الذي د پاره د هغه زید سب انعم الله علیه چې انعام کړی الله تعالی علیه پاغه باندې وانعمت تا انعام کړی پاغه باندې بالعتق والارشاد فعتق او په ارشاد تا ورته آزاد کړی دی علم دی ورته خول دی هغه ته وای امسک علیکا زوجکا اوساته په ځان باندې بیبي خپلا اوساته په ځان باندې بیبي زینبا وساته او بیا ورته وی وتق الله فی طلاقها ویریګه د الله نه په طلاق د دې کې د دې طلاق نه کې دا سکه ما له په کم ځای را واتل ما ملامت کې وتخفي فی نفسک رسول پاک تعالی وی ور الله تعالی دمر الله وی وتخفي تا پټول فی نفسک پدا په نسبل کې ما هغه رسول پاک ته الله خبر ورکړی دی ته خو زه سیب توای چې اوسات امسک علیک زوجک اوسات پزان بیبي بی طلاق ورنکي او الله ورته خبر ورک دا به یو ستاد بیبیانو نه رسول پاک ته وای دا بستا بیبي ګرځي رسول پاک اریان شو ته د دې پیغور نه یری دي وتخشى الناس تیری دي د دې پیغور نه د خلکو چې خلک بوې چې رسول پاک د متبنا خذو کو وتخشى الناس اتیری دي عار د خلقنا في مقابله امر الله والله احق الله تعالی احق دی لایق دی ان تخشوه چې ته ویریږي د الله نه د خلکو څخه پروا ساتي یره د الله بس وتخشن والله احق ان تخشو الله تعالی لایق دی احق هغه دی ان تخشو چې ته ویریږي د الله نه ته د الله نه یریږي ته خلکو څخه پروا ساتي معاملې د خلکو پریدا الله سره ستا لګاو دی پیغمبري الله درکړي ارته الله درکړي ته د خلکو څخه پروا ده په ټول قران کې دی یو پیغمبر نوم نه راغلی د اصحابي نوم نه راغلی په ټول قران کې دی یو اصحابي نوم به د زید صاحب نه دا ولې د زید صاحب نوم راغی چې خلکو ته دا واضح شي چې دا زید متبنا د رسول پاک او رسول پاک د چې د طلاق ورکړ نو دا بیبي کړی دا چې دا مسله ښکار شي د امت ټول تا او ټول امت بیبيانې د ټول امت خزه در قیامت پورې په دې خبرې په دې باندې خبري چې دین دا ظلم الله لری کو په واسطه د رسول پاک که رسول پاک دې ته غاړه نکي خو مثال او دای نه کولا په دې خدمانه در قیامت پورې دا ظلم پروتو او دا پاوتانو کې ډیر زیات دي ښا هم ته پته نشته دا په ملکونو د مسلمانانو کې ډیر دي الله تعالی ته غزل لری کو په چا په لاس باندې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په لاس باندې دا فتخش الناس او تیری دې د خلقنا والله احق ان تخشوا فلما قضوا زيد هر کله چې پورا ک زید سے ګور زید سے نوم دل تراغه فلما قضوا چې پورا ک بتلاقها په طلاق دې زید زید سے من عددین وترن حاجت وترت حاجت پوره کو زه سیوی زمړیګم په ما یو حال راغې ادا سه حال را باندې تواری شو یا رسول الله ما دې له طلاق ور کړی دی بالکل سنی طلاق پوښوي طلاق نور کړی دی فلما قضا زید منا وترت هر کا چې ورکو پوره کو زید سیف په طلاق سره دی زیر سے منها د دی بی بنا وترن حاجت هغه ول طلاق ورکړ زیر سے په توبه زدا نشم کوله زمړیګم په ما داسې حالت راغې یو حالت پکید نو دا بی بی چې کور ته راولې ها کور ته راولي رز دوا نی تیرا او تغیر طلاق ورکی دا غي بي بي د زړه نه بم صاحب الله خبرې کنه افغان دا غي خاندان بسوي دا غي رونه بسوي دا غي قوم بسوي تمام خاندان بسوي الله ګوره دور لوی ذات دی چې تاسو غیرت په پیغمبرو کو د پیغمبر خبره ومنله او د پیغمبر د خبرې قدر وکړو نو الله تاسو لا لوی مقام درکړي هغه لوی مقام دا دی زینب بنت جحش دا دا غي لوی خاندانو خوري وا الله دومره غیرتی ذات دی الله وی زوجنا کها ما په نکاح کړ تا ته دا بیبي زوجنا کا ها ما په نکاح کړ تا ته دا بیبي الله دا بیبي چاته په نکاح کا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نکاح ولا چاو تړ الله الله وی زوجنا کا ها ما په نکاح کړ تا ته دا بیبي الله وی ما دل نکاح وتړو دا ما ظلمی نو دی بلا واسطه بيد واسطینا دی کی شاهدان نو یو ایجاب قبول پکې نو ایجاب قبول پکې نو مہر پکې نو الله وای ما له پني کاغ نو دی بی بی په نور بی بیان فخر کو بیا استاسو نکاح پس مګه کې تړلې او زما نکاح الله په اسمانونو کې تړلې دي ستاسو نکاح کې ایجاب قبول او زما نکاح کې ایجاب او قبول الله کړی دی ایجاب او قبول چا کړی دی الله زوجناکا ما په نکاح کتا لره د دې ټول صورت مطلب دی دا تراوت ښا د احزاب چې ورته بیان کړه خو انعامات دي چې ما د دومره لامونو نه ساتلې تاسو باندې راځل ما بچو ما هوا راولې ګلا ما د طاقت درکو ما در نه کافر واپس کړ تاسو د الله او د الله د رسول تابعدار اوسئ ولی رسول پاک بدا رواج دا ظلم دا رسم غلط دا به د دنیا نه لرکې تاسو به د رسول پاک تابع یې زوجناکها ما په نکاح کدا بیبي تعالی را خو دې لپاره لا د زوجنا کا لکه لا د پاره د دې سمره د ما قبل لکه لا يكون على المؤمنين حرج د پاره د دې چې نشي په مؤمنانو باندې حرج عار حرج تکلیف عار حرج تکلیف فی ازواج ادعیائهم فغخذو د بلون کو دای کی فی ازواج ادعیائهم په بلون کو په خذو دغه بلون کو دای کی اذا قدو منهن فاوکی چې پوره کې غي منهن د دې بی بیانو نو وترن حاجت بموت او طلاق او فسخ نکاح په مرګ سره یا په طلاق سره یا فسخ د نکاح رااله دا خدا دقه سړی کول شي دا د متبنای چې دی د د خدا دا سړی کول شي وذا ظلم رک ظلم ختم که خانه دا ظلم الله تعالی د رسول پاک په لاس باندې خرو تاسو پوه شئ طالبانو دا دومره معاملہ د دې خبرې د پاره کېږي ښا د دې په ځل کې د خود احکام راغل د خود مقام راغې هغه ته وای امر ورته وکړو چې تاسو به محتاج ژوند تیروي عام خدي دی بیا نو ته تنبیر علی د زینت جامې مغاړي دنیا عارضی زینت ده د دنیا عارضی وخت ده تاسو با څه کوي تاسو با د الله او د رسول او اخرت نو بی بیانو دا غوړه ک الله رسول اخرت الله دومره لوی ذات دی په دې بی بیانو باندې الله انعام کو د کلګي کړي د امت بی بیان له اجر لأعد لهم مغفرة وأجرا عظيما دا د امت بی بیان له دا اجر تیار کو چې غي داسې تابعداري داسې منون کی کې لا یکون للمؤمنین حرج د پار دې چې نشي په مؤمنانو حرج زوجناکها ما په نکاح کې تعالی را کې لا یکون چې نشي په مؤمنانو حرج عار تکلیف پیغور فی ازواج ادعیائم په بلون کله خذو دی اذا قدو چې پوره کیږي منهن د دې خلونه وترن حاجت وکان امر الله مفعولا د امر د الله تعالی مقرر د امر د الله تعالی فیصله د الله تعالی مقرر ده دا فیصله بدات کیږي رسول پاک ته وی وتخشى الناس تیری دی د خلکو نه خلکو څخه پروا ساتي والله حق ان تخشو الله خیال ساته خلق پریدا نو دای دغه کدا تورته وی دی بی بی بیا فخر کو داغه قوم د پاره سبب د فخر جوړ شکه نه چې بی بی د رسول پاک او امهات المؤمنین شو اول خو به یو صحابي بی بی وا الله د دې دی صبر ته مو قتل او د دې هغه خبره ته چې دا قاصد د چا دی د دې په اړه کې د رسول پاک د خبرې قدر پروتو هغه خبرې قدر راوستا د رسول پاک بي بي کړه دا ګوره کمال دی ته وای چې ته په اړه کې قدر ساته الله تعالی دا غي بدله درکې ښا پیرونو ته وی تاسو ټیک ته انکار کوی زه خوشاله په انکار خو صرف د قاصد ته وګورئ چې قاصد چا را لګل دي نو قاصد خو رسول پاک دا غي قدر وک چې قدر وک الله تعالی د دې عظمت او جد کنا د ټول امت مور کړه کنا ټول امت له هغه باندې دا د ټول امت مور ده په عظمت کې په حرمت کې په ادب کې په عزت کې پس درود په ویل شي درود په ویل شي ښا نو دا الله تعالی دومره لوی ذات دی بیا رسول پاک ته وای چې تبد امت باندې دومره مهربان دی او کان بالمؤمنین رحیما نو دای غرحم د رسول پاک چې تمامه بدنامي اخلي د ټول امت او د امت د خزینه چې دی باندې تکلیف پاتې نشي اوس اون امت خود لدی الله هوش او عقل ورکی چې د پیغمبر د سنت او تابعداري ژوند په سنتو کې تیر کی ژوند د سنتو مطابق تیر کی خزه ژوند خذلا سړولا ټول لدا پکار دي چې ژوند د سنتو مطابق تیر کی نو لو مغفرت او اجر عظیم تیار دی ولا بل له ول تیار دی بل وما كان على النبي اسره لپاک توي رسول پاک بی بیان نورې وی نه بی بیان رسول پاک کړي وی نو اوس د دې جواب کوي منافقان وی دا دومره ډېری بی بیان نو الله تعالی وی داوود علیہ السلام بی بیان ته وګورئ د سليمان عليه السلام بي بيانو ته وګوري دا څه نوې کار خو نه دی ما کان علی النبی نشته په نبی صلی الله علیه وسلم باندې من حرج ذیقت تکلیف ذیقت تکلیف فيما پاک فرض الله لو چې رخصت ورکړي دي فرض ومن رخص الله اجازت ورکړي دي رخصت ورکړي دي الله تعالی له دې رسول پاک لمن کثرت التزویج د کثرت د تجویز نه د وادنه من لا يبقي العار چې باقی پاتې نشي عار سنت الله دا طریقه د الله تعالی به کثرت التزویج پیغمبرانو لري ډېر ډېر خدي ور کړی دي او ما کیار یو سړي خدي ډېر کول شي ښا چا زه به اتوي لاس به پینځه به وي شل به وي سنت الله دا طریقه د الله تعالی ده فی الذین پاغه پیغمبرانو کې خلو چې تیر شوی من قبل فخوا فخوا پیغمبرانو ډېری بی بیانې وي وکانه امر الله او امر د الله تعالی حکم د الله تعالی وکانه امر الله او امر د الله تعالی فیصله د الله تعالی قدرا قضاء مقدورا مقررا د امر د الله قدرا قضاء فیصله مقدوره مقرره دا د الله فیصله ده الله اجازه ورکړي دي ډيري بي بیان دي دي کې حرج نشته دي زمون خلک صرف قمقل لې دای دا دا زمونږ عرب اوسم په دې عمل کوي زمونږ خلک کما کړلې ايو خدای بل خدای کوي بس یو صفات شو دا غلطه خبره نه دا وی خپل حق دې ستا خپل حق دې کوا وکان امر الله قدرا مقدورا دې امر د الله تعالی قدرا مقرر او حکم د الله مقدورا قضاء کائنا قضا کائنا دا پور کیږي با دا ډېری بی بیان یا پیغمبرانو ته مؤمنانو ته سلور اجازه ورکړې ده عام مؤمنانو ته نو تاسو کوي کنه اوس وای الذين دا مؤمنان خدا پیغمبران هغه کسان یبلغون رسالات الله هم الذين دا پیغمبران هغه کسان یبلغون چې رسوي رسالات الله استاد احکام د الله تعالی دا حکم د الله برسیخه نو پیغمبران سره راځي د الله حکم رسیدي قوم ته د خلکو ته من یدم او پیریانو ته ويخشونه ايريږي د الله تعالی نه ويخشونه يريږي فقط د الله نه ولا يخشون احدا ان يتيږي دي وتنا الا الله غير د الله تعالی نه الا الله غير الله غير د الله نه چا پروا نه ساتي نو دې کې دا اشاره ده الله رسول پاک ته وي زړه ته واب چې وکړه اذا كافيا في دفع هذا العار ده په دفع دي عار کې لانه انما يتصور ذکر هي تصور کې لو كان محمدا ابا لزيد که محمد صلی الله پلار د زید وي دا د پلار د زید دی نو دا غو ازوی نو زید نور زامن یو ما شومان او فاچوی دي ابراهيم قاسم نور لیکن زید خو زوی نو ویل خو متبناو دا خو خدیجه الکبرى سره ماشوم راغلو او غلا هغه لغه غستو چې دا ور سره ورشه نو دا خو د بل چا زویو رسول پاک کرلوې شو رسول پاک ولا وعده کو نو الله تعالی وای تاسو دې ته نګوري دا دنیا ته خی دا دنیا ته خی او اوس که تا کر د قشانې وړو کې لوی شو اتا ول وادو کو او دا الله شان ته ګور هغه مړ شو یا طلاق ورکړه ته دا خدای کول شي دا نو په دې خدای ظلم پاتې نشه کنه نو چې خدای باندې ظلم پاتې نشه نو دا خزه دې شکر وباسي شکر دې چې په امت رسول پاک کې یو ښا شکر دې چې په امت رسول پاک کې یو که رسول پاک په امت کې نه وي چې بیا به سوخه دا خدای الله انعام دې دا الله احسان دې اوس ویو ما کان محمد ندی محمد صلی الله علیه وسلم دا ولوسه دا ختمي ندی محمد صلی الله علیه وسلم ابا احد پلار دی یو تن الواد در رسول پاک نو ابا احد من رجالکم در رجال استادنا چاغه لاري ولكن ولكن رسول الله لیکن رسول الله الله تعالی دې وخاتم النبیین وخاتم نبیین ختم کړی دي نبیان وخاتم النبیین او ختم کړی دي نبیان خاتم النبیین اخیری د انبیاو نه ده په کثرې سره اخیری د انبیاو نه ده ختم کړی دی مہر د انبیاو ده او اخیری د انبیاو ده انبیا ختم کړی دی خاتم من نبیین خاتم د انبیاو ده دا وګوره دا خاتم دی د انبیاو انبیاء ختم کړی دي وخاتم النبیین خاتم د انبیاء ولخه پیغمبران ختم کړی روح المانی وای په نقل له امام مبرد په حواله د نقل له خاتم ماضی ده من د باب د مفاعلین ده با خاتم ماضی د باب د مفاعلین ده په خوای ختم کړی پیغمبران انا خاتم النبی لا نبی بعدی په خپل رسول پاک وای تاسو په څکی وای چې دای زوی دې زید ته هغه کوم ځای زید ته به زوی دې وخاتم النبی ختم کړی د نبیان مہر د نبیانو دې نبیان ختم کړل خان وما كان محمد دريد محمد صلى الله عليه وسلم نمر عمله ميم محمود الله تعالى محمد سمانا چې په ټول مخلوق کې زیات ستایل شوی دی دا معنا کوي چې په ټول مخلوق کې دا غ ذکر زیات شوی هغه څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم دا عامه تپوس کوي دی او رموز سری میم په معنا د محمود دی او حی په معنا د حامد دی میم محمود د الله حی حامد د الله میم مرسل الى الناس کافه میم مرسل لخلق ټولو ته دال دلیل دلیل الامه دلیل امت ته دا کارول کې رسول پاک کړی دی دا خبرول کې رسول پاک کړی دی دلیل د امت دی نو په دغه باندې ځان پوهه کیخه چې میم محمود د الله حی حامد د الله دال دلیل الامت او میم مرسل الى الناس کافه لګل شوی دی به تمامه مخلوق تا خیال شریف تمرال دا ذکر رسول پاک پرویزی نور نور چې څوک دي او پیغمبر پر رسالت کې شګي مسلمان نه دی دا یاد دا داسې بدهي مسله ده دا داسې ښکارا مسله ده واضحه ده لا اله الا الله محمد رسول الله قلت لا اله زرد لوائے و محمد رسول الله کې ستا شک ته مسلمان نه الله تعالی وای ته زما رسول ما ته لګلې صد پاره مې لګلې ته خو زما یبلغ رسالات الله دا الله احکام مسوک رسي پیغمبر او په پیغمبر باندې کله سختی راځي تکلیف راځي بدنامي په لګي ساحر کاهن جادوګر ترویتی هر څورته وای کنه د دې په خیال نه ساتي ښه ته به مخ کې دغه کې طالبانو تاسو د دین خیال ساتي د الله د دین خلک بار سارته وي کلی کې تا ته بدرت به وي تاغي پرېدا خوستانیت به د الله رضا یې ګوره ښه ثانیت تعلق د الله رضا وای به خلک یې ارته وي او د خلکو اغراض پرې دی د دنیوي مقصد نام و نامش مهر د نبيانو دی اخیری د نبيانو دی وکانه الله بكل شيء عليما دی الله تعالی پارشبان عالم په دې رکو کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کړل وګورئ د مؤمنانو اخلاق عام مؤمنان او د بیبیانو ته تنبیه اغراغلا او دلته کې ورته وی چې د الله خیال وساتي مخلوق پرېږدا مخلوقات څه نشي کولای خو د دنیا نه ظلم لرکا رسول پاک عدل راوستو عدل انصاف په عقیده کې په اعمال اخلاق کې عدل په یو خزمانه ظلم رسول پاک اغلر کو یو خزمانه ظلم اغا الله تعالی د رسول پاک په لاس باندې لرکو نو اس مؤمنانو ته الله وای مؤمنانو ډیر لوی الله تعالی د رسول پاک په لاس باندې ډیر لوی کار وکړو د دنیا نه دا ظلم به د قیامت پورې په دې خزه پروتو نو مؤمنانو تاسو څه چل کوی یا ایو الذین آمنو خبردار یا دا کې دې شي په مؤمنانو کې هر قسمي زما غونت بیکارا بی بی بی خوندې چې تړکی دار اغلی چې پیغمبر صلی کولنو پیغمبر ته ساجتو بل به کړی و چرته داسې خیال راغلی یا داسې سوچ راغلی چې ولي وکړه الله دا غي په مقابله کې ته وي که تاسو نه چرته داسې خیال راغلی فکر راغلی سوچ راغلی نو تاسو څه چل کوی یا ای الذین آمنو خبر را کتانو چې اذکر الله ذکرا کثیرا ذکر کوي تاسو الله تعالی په ذکر ډیر سره په مفی مقابله ما جاءکم فی قصورکم بالنبی چرته خیال کې دا راغلی سوچ کې دا راغلي الله ذکر کوي ډیر وسبحوا تسبيح ويد دي الله تعالى بكره صبا واسيلا بيغا الله يادوي کدا سي خیال فکر تاسو راغلي الله يادوي قربان د الله نه طریقه ورته بیا حقیقت اذ ولي ملائکی بخشش واری دی امت لا ليخرجكم من الظلمات چوباتی تاسو د ظلماتنا الى النور نور دا نور ایمان اسلام توحید وکانه بالمؤمنین رحیما دی الله تعالی په مؤمنانو باندې ډیر رحم کوونکې په دنیا او په آخرت کې څومره ډیر رحم دی دی رحم ته وګوره د الله تعالی په مؤمنانو باندې چې پیغمبر ته وای وتخش النار دا دي تابعداري د الله دی له الله اجر تیار کړی ښا اوس الله تعالی وای رسول پاک ته وای ته د دې پروا مساته ته مالې ګلې ته د دنیا نه ظلم لرکې اول ظلم ان شرک لظلم عظیم شرک د دنیا نه او د خلکو د مکینا او د مشرکانو د زړونو نه د شرک د غیر لري بدبختو پاتې شو نیکبختو ایمان راړ نیکبختو ایمان راړ اوس رسول پاک ته وای یا ایها النبی اجر کریم بالا ملاویږي چې د پیغمبر تابعدار وي وکانه واعد لهم اجرا کریما تیار کړی دی ا دې ترې وعده کړې ده تیار کړې ده پاره دې اجر عظیم نو صلی الله وی اجر عظیم به ال درکو چې د پیغمبر تابع یا ایو النبی خبردار اے نبی ان ارسلنا کمالی گره تعالی را شاهدن شاهد شاهدن شاهد زما یو لغه زما شاهدن شاهد شاید څه ته وایي چې دلته وی کنه نو غي تعویل نه کوي بل څه نه کوي مولانا اشرف علي رحمت الله علیه ته چاوي پیجی ته دی قادیانی ته کافر وای ادي بریلی ته ویولي کافر نه وای هغه ورته وای بریلی ته څنګه کافر نه دی په حب نبی کې لګیا دی او قادیانی په بغض نبی کې لګیا دی نو کوم سړی چې بغل نبی کې لګیای هغه کافر دی په حب نبی کې دی لګیا دی غلط دی په معنا نه پويږي په خبره نه پويږي غلط دی لیکن که تعویل او ماویل یو نه کې ته شاهدن خپل معنا وکړه شاهدن حاضر دلته نغه جزان نه پويږي په دغه معنا الله دې ورته بخنه وکي بخنه دې ورته خدای وکي او بیا چې غي پیغمبر حاضر ناظر ګڼي دا غلطه عقیده ده دا غلطه عقیده ده چې پیغمبر دې ده حاضرون دې ناظرون دې ګوري راځه بعضی په کې پاتې وي پاتې حضور آ گیا حضور راغې دا غلطه عقیده ده لکه دا بيدوي ده حضور په په جمعات کې یو ته مستمخ کېږي دا خلوی به دی بيدا نو ال تبیا به دی به لغه جوړیږي نو موږ لا قیمانا کو ګره دا علما شیخ ولی الله رحمت الله علیه دا شاه ولی الله صاحب او دا معنی د سنه کړی دا دا د حدیث نه غسه ده اذا علمت مثل الشمس چې ته عالم شي په مثل الشمس فشهد شاهدی کوا والا فدع کچره عالم نه په مثل الشمس فدع یا شاهدی مکوا نو حدیث نه دا معنا غسته ده لوی خلق دومره لوی دی ښا هغه دومره د قران خدمت کړي دی ښا ان ارسلناک مالی ګره تعالی رشاهدا معلما نو ته معلم دنیا ته نو رسول پاک تعلیم اصحابانو لورک اصحابانو تعلیم ورک چاله تابعین له وداعيا بلون کې به ال الله الله تعالی تا باذنه باذن د الله تعالی وسراج روحان به روحان به خپل منیرا بل بروخان کې باب افعال دی منیر باب افعال بل بروخان کې ښا دا نه صفات رسول پاک شو طالبانو دا صفات نه شو ښا تاسو شمارې کنا اوس د دې وجه د طالبانو و دا یو عالم د بل نه تاسو د پیر کامل څه علامې دي قران کې شته دی او د علامې دي وګوره دا نهج په پیر کې وی نه نیسه او چې دا پکې نه یو پکې کمې بیا منی تا لسم ور سره علم ده ها شروط مع اللازم والعاشر شرط العاشر علامة المرشد الكامل الشرط العاشر اللازم هو العلم لأنه لا بد من هذه الأمور التسعة من العلم كعلم بكني دا امور التسعة ور سره بیا به علم ور سره علم د ټولو دغه جړ د جړ نو دا د پیر کامل نخې دي ښا دا دا دې ته وګورئ دیبا شاهدا نگرانی کوونکې چې د پیر ته کې نو بیا دا د پیر به د مورید نگرانی کوي یره د عمل صحیح کوي وظایف مراقبه صحیح کوي او کنه زیر بور کې شابه دا وظیفه او کا چیلو باسا ونذيرا يري به کالګت به پالي دی وکړه دا چل وي وداعيا بلون کې وي الى الله الله قربت به الله ته پیدا کوي ښا الله ته قربت پیدا کوي دا نه چې ماته نه نه قربت الله ته دا نه صفات شو لتم ور سره علم شو خدای دې په موږ داسې پیر پیخی هغه خو پیران دي بس خدای دې ټول ته دا صفات پکې راولي وبشر المؤمنين ذير ورکی مؤمنان له بأن لهم من الله فضلا كبيرا فدي سره چې د پاره د جانب د الله تعالی نه فضل لوی دی الله رسول پاک توي مؤمنانو توي ولا تطع الكافرين تابعداري مکوې د کافرانو د منافقانو ودع اذاو پرې د ضرر د دی ودع اذاو دی پراپګانډي پرې د دی ضرر رسي رسول پاک ته مؤمنانو ته خود ته تړو ته سور ضرر رسي وتوكل على الله توكل کو الله تعالى باندې وكفى بالله وكيلا كافي الله تعالى وكيل فاتخذه وكيلا الله نساء فيكم الله فاتخذوا وكيلا فتا الله نساء او الله کافی دی تعالی را تا الله ونسا او الله کافی دی عائشه وی لنا شمس وللآفاق شمس یو زمون نور دی یو د اسمان نور دی وشمسی خیر من شمس الناس او زمان نور به تر دی نور د خلقنا وشمس الناس تطلع بعد ليل او نور د خلق نور د خلق راخیږي پس تشپینا وشمسي تطلع بعد العشاء فما نور اگر راخیږي پس ماسوتن رسول پاک ته اشاره ده یا ایو الذین آمنو اوس رسول پاک وعده وکړه زینب بی بی وکړه زینب بی بی وکړه چې وی کړه نو دیتا طلاق قبل الدخول وای طلاق ورکو قبل الدخول نو پدی عدت نشته پدی باندې څه نشته عدت نشته دی هغه مسله ذکر کوي یا مؤمنان ټول خذتا سلوتا امتا تو حکم ذکر کوي دا حکم دی چې دی پوي پدی باندې او پرې دی دی لره په پرې خودو خسته سره په پرې خودو خسته سره بغیر zarar به د zarar نه پرې دا به د zarar نه پرې دا نو رسول پاک پرونو بی بیانو ته وی راشي تاسو کې دی دا زینت نو یا یو نبیو اے بی بیانو د نبی راشي چې تاسو له جوړه جامه درکم د زینت چې څنګه زینت جامه غواړي داسې د لدر کم او سرحکن سراحا جمیلا او پریدم تاسو په پری خودو خسته سره د بیبیانو ټول وسوي نه زمون الله او د الله رسول اخرت زمون دا پکار دی زمون زینت جامې نه دی پکار غیرت وکړو بیبیانو غیرت وکړو دا غیرت مجسمه وي د دین او د غیرت د حیا مجسمه وي د رسول پاک بی بیانې نو دنیا ته الله د کوي دای نه عبرت واخلي هغه مخدي وي او ته داسې به تحاشا ګرځي او کومه ملغلره چې په ډبي کې بندې او ډیر په احتیاط پر هغه قیمتي کنا اجي په پټبارې پرتې دا غي قیمت ني چې په پټبارې پرتې غي څه قیمت ده وښوي هغه ملغله را بيتي بيش کې چې هغه نبی کې بند خاص هغه کې بند غي قیمت ده نو دی خود پر رسول پاک غیرت وکړه نه زموږ دنیا نه د پکار لوګه به تیرې تند به تیرو جامې دي نیوي خو موږ ول الله او رسول اخرت درې واړې وا الله دور غیرتی دی رسول پاک ته وای ته په دې بی بیان نورې بی بیان نه کې ګور الله وای د غیرتی د غیرتیانو نه ښه حدیث کې راغلي دي د غیرتی د غیرتیانو نه د الله غیرت ته وګوري ښه الله وای چې دی خذو الله او رسول اخرت غره کو نو پیغمبر ته وای ته په دې باندې نور خدای نه کې بس یا ایه النبی انا احللنا لك یا نبی ما حلال کتا لرا ازواجک بی بیستا بی بیانستا یو دا یو دا التي اتیت وجورهن هغه چې ته ورکې دی ته مغروره ته ورکې دی ته مغرونه نو یو دا مارو لورکې بیبي کې هرې بیبي له مہر او لګ مہر لګ مہر او هغه ول ورکه دا یو دا یو دویم سدي وما ملکت یمینک هغه چې مالکان شوی دي خلاصون استاد مما داغنا افا الله چې غنیمت کړی الله تعالی پتا باندې بسبی لکه صوفیا جویریه بیبي صوفیا اجویریا دا په مما افا الله کې راغلي غنیمت کې راغلي وي صوفیا اجویریا دا دوه قسمه شوي دریم کې ته بنات عمک الونه د تر د تر لور کې وبنات عمک الونه د پپو کې پپو ورته موږ د پلار خورته وبنات خالک الونه د ماسی کې د مور خور ته وي ماسی لور کې وبنات خالاتک او لونه د ماما لونه د ماما کې التي اغا هاجرنا معك چې هجرت کړی معك تا سره بخلاف من لم تهاجر چې هجرت نه کړي هغه باندې کې یو بیبي بی وای ما او که یا رسول الله ان اردنا کې اراده لري نبی اي استنکحا چې نکاح او تړي هغه سره نکاح او تړي تعالی هغه لره هغه خدي سره خالصه لك من دون المؤمنين دا خالص تعالی ما سیوا د نور مؤمنانو نه دا سلور وړه خالص تعالی ردی ما سیوا د نور مؤمنانو نه او طالبانو تاسو په دې نه پويږي ښا ما د پته راته ناسي ته په دې باندې څه پوه شوې ته په ته په دې څه پوه شوې دا سلور واړه خالصه لك دا لګي مفسرین دا خالصه لك ان وهبت نفسها للنبي صرف یوی سره لګي دی یوی سره لګی او الان کې دا دې خالصتا لك من دون المؤمنين دا خالص تعالی ما سوا د نور مؤمنانو نه دا دی یو سره لګی او موږ ولې غبل شرط فکر ته چې دا یو لګی نو هاجرنا معك شرط فکر هغه بیبي بکې چې هجرت کړي کې هجرت نه کړي هغه نشي کولای نو دوش وکنه مؤمنانو لپاره دا جایز دي او دو جایز او دو ناجایز تا د پاره تا د پاره یو دا خالصه لکا ایو هاجرنا معکا دا دی دا خالص تا د پاره دی ښا من دون المؤمنین ما سیوا د مؤمنانو نه دا خالصتا دا هاجر نه ماک په مؤمنانو نو دا شرط نو دا نو که هجرت کړي او کني کړي هغه د پپو ماما ماسی لور هغه کول شي وین د کول شي جنگ کې راشي هغه آزاد هغه کول شي نو دا سلور واړه ما تعالی ګرځیدلی ګرځولې دي مؤمنان دو کول شي ادو نشي کوله مؤمنان دا ان وهبت نفس علی النبي دا نشي کوله عام مؤمن دا نشي کوله هاجر د معک شرط په مؤمن نشته دي هاجر د معک شرط په تابانه دي نو سلور واړه به ته وی لګي ښا او مفسرین اسانه کی دا خالصه لک سره لګي موږ تاسو ټیک ته دي ته لګو هاجر نه معک شرط کوم ځای ته وړو نو دی مؤمنانو لا رسول پاک ته وی تعالی سلور واړه جایز دي ا مؤمنانو ته وی تاسو له داخه دا بی مہر خزه مؤمن نشي کوله یو خزه دا هغه بی مہر راضی تی مہر بوله مقرره بی مہر نشي سلور درا پینځه درا ارسه چې مقرره خو مقرره بوله هاجر نه معاکا شرط پر رسول پاک پتا باندې نه لې پتا باندې دا نه لې خیال شریف تمراد قد علمنا الله واذا في جنما فرضنا غچ ما مقرر کړي عليه پرې خدو باندې مہر دا غالبا الله تعالی ما مقرر کړی دي او مؤمنانو باندې دا شرط هاجر نه معاک نشته دی دا پتا باندې ده وکان الله غفور الرحیم دی الله تعالی بخون کې او رحیم ترجی تبرستو کې رستو کې وته مؤخر کې وته من هغه کو تشاو جتا رضا وشي منهن دی بی بیانونه ترا سره مزه وتوي الیک اتب بوزي زمکه با بوزي با الیک ځان سره مناسو تشاو چې سره راوشي رسول پاک باندې اختیارو قسم پنو اختیارو په ومن اغه بیان ابتغی تتبه طلبه ممن دا غچانه عزل ته چې تا چې جدائی کړی دا تا چې جدائی کړی دا غي ته راشه فلا جناح عليك نشته ګنا پتا باندې نشته ګنا پتا باندې ذالک دا تخیر دا خيار ادنا قریب دی ان تقر اعین چې سړی به سترګې نه دی ورسول پاک له الله دا اختیار ورکړل دی بیبیان سترګې به سړی چې رسول پاک خوخه چې کوم بیبي غواړي دا علیم دی او حکیم دی نو ګورا دې خود الله رسول پاک معنی غیرت کو نو الله تعالی وای لا يحل لك الله غیرتی ذات لا يحل لك النساء حلال ندی تعالی رخذی من بعد قصد اقسام 40 قصد اقسام 40 یو دا ته دې د پس نور بل خدا ولا ان تبدل بهن او نه دا, دا جائز دی حلال دی چې ته بدل کېو کې به خود باندې من ازواج النور بی بیانې په بدل کې په دې باندې نشي کوله مسلمان په بدل کې کول شي یوې په ځای بل کول شي وای شي تیر شوی د سورته بقره کې کنه تاسو په بدل کې کول شي خو ته باندې کې ولې دې خود ته غوړه کړې دې ته غوړه کړې لګا تنه ارتي غوړه کړې زینت پرې خود نو ته په دې بل خزانه کې من ازواج النبي بياننا ولو اعجب ولو اعجبك اگر که خلقی تا ته حسنها حسن داغي جمال داغي دبل کې بل خدي الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې کمال کان شي خلاصون استاسو یمینک خلاصون استاسو وین دی راضی وین دی خو بشان دی زناورو دی راضی دی کنه کا وکان الله علی کل شی رقیبا دی الله تعالی پرشبان رقیب نگامان حافظ دی الله تعالی پرشبان رسول پاک زینب بی بی وکړه زینب بنت جحش چې دای وکړه اوس به د ولیمې ډوډۍ ورکړي د نورو بیبانو ټول ولیمه ورکړي دا چوری پنیر په سفر راتلل د ماریه ډوړای ور کړی دا د صفیه ډوړای ور کړی دا واغه سو درستخان به غړو دی باندې وګرځوي چې به ورزول دا ولیمه ده خود زینبی په ولیمه کې ګډه لالي چې ټول غوږ ته دا مسله ورسی چې رسول پاک نو متبنا خذا کړی دا واضح شي ظاهر شي عرب ته عجم ته یا پټه خبره نه ده چې په دې خذا باندې ظلم پاتې نشي ان دا چې شک پاتې شي اسی نه چې دا د چا شک وی چیر دا ډوړای د بل څه کړی دا د بل څه ډوړای کړی دا په بل خوشاله کې نه نه خدای د ولیمې ډوړای کړی دا بل خوشاله نشته خدا ځکه په اهتمام سره کوي چې خلکو ته دا مسله معلومه شي چې دا رسول پاک د زید بیبي کړی دا غو طلاق کړه رسول پاک وکړه چې په دې خدمانه ظلم ختم شي نو دا اوس ته مؤمنانو ته وایي چې د رسول پاک با د ولیمې ډوډۍ کوي او ښکارا کوي ځکه چې آداب د دفع د تهمت مؤمنانو تاسو خبره وکي دی یا ایو الذین آمنو خبردار کر اے کسانو چې ایمان راوړې لا تدخلوا بیوت النبی منازل مداخليږي کورونه د نبی ته فی وقت من الاوقات الا وقت الا ان یؤذن الا وقت مگر نه پاغه وخت کې ايو ذن لكم چې زنو کې تاسو ته يدعوكم بان يدعوكم الى طعام روړایتا غیر ناظری نه انتظار کوونکی اینا او پخوالی د روړایتا ز ورجه روړای درته سو کوئی لس بجې لس بجې بری دولس بجې دستا 12 بجې 1 بجې هغه وخت مینس کې بده ښه تا ته روړای چاوي چې ته زما غرمه ملمه اته نه بجې ورشي ډډو لګي او دا لاس مصیبت ته ډوړای لا سانډا لال نه د خانک په طریقې د الله طریقه خې مؤمنان دی په سبانه پویدل غیر ناظرین چې نه مداخلی کورون النبی ته الا یؤذن لكم تیذنو کی تاسو ته بأن يدعوكم الى طعام طعام ته غیر ناظرین نه انتظار کوونکې انا او په خوالي د ډوړای ته انا او په خوالي ډوړای ولكن اذا دعيتم لیکن پاو کې چې بلی تاسو بلیل او بلل شي اذا دعيتم پاو کې چې او بلل شي تاسو ډوړای ته چې غرمې ډوړای لبرازي نو غرمه پیژنې کنه فدخلوا داخلي کې فاذا تعمتم پاو کې چې او خري تاسو محبین نه تابع غا کتلې وې ناس حدیث کې نه راغلی بخاری حدیث ته رسول پاک طعام ورک دا د نبی نو ټول وخړل نو لاړ یو درې کسان وغه ناس وی خبرې کولې رسول پاک لاړ بیا بیا لاړ بیا لاړ تری له رسول پاک لاړ غي ناس دي چې ناس دي الله تعالی آیاتونه نازل کوو تاسو دلته سره نه دي چې ډک شوي نو ځای کړه بس ډوړای خپل ځای دا مکس تاسو یو ذی نبیه فیستحی منکم حیا کی تاسو نه پیغمبر وای وای درته نه ان الله لا یستحی من الحق شیئا الله دا حق نه شي نه پریږي الله دا پری پاتې چې خپل ځای اب قدرتی د دې آیات اثر دا دی د الله د وینا او د خبرې اثر دا دی چې ډوډۍ سړې اخري دار شامل مې دا کور مالک کډي ډیر محبوبي ډیر اشنا دي هغه وایي چې ردی اوس پلین خوي ښه ا دې خو خپل محبت ظاهري دغه غستا خاص سړی خاص مازنی مصیبت دا ودا چې خدای کوم خبره کړی هغه باندې عمل کوي ښا چری چی سار نه شي نو خو زمنا چې لار شم چری سار شوی نه دی ولا چای راړي چای په کې چای راوړي نه ډوډۍ توا دعوت درکړو کوي چای درکړو چای په کې نس کې تاله ډوډۍ دعوت درکړو ډوډۍ کې وبس کړي شي چای ونس کې ښا یا خلک چای تاله چای دعوت درکړو دا ایثارې دل تاسو کان یؤذی النبی ضرر رسی نبی تا بأن یأذن یأمرکم بالخروج اغه اهل حیا راضی چې امر کی تاسو په خروج سره فیستحی منکم نو حیا کوي د تاسو نه پیغمبر د کور مالک خو ير ملمت بسنګ وای والله لا یستحی من الحق الله حیا نه کوي د حق نو اذا سالتمو فاوجتا سوال کوي اوس حجاب راغله دې کې څه دا غلې بس کور ته وړو کې لېګا وای پخکړه راکې سالن راکې دا راړې دا واخلو وما كان لكم ندي مناسب تاسو لا ان تذو رسول الله چې zarar رسول رسول الله الله تعالی تا zarar مر رسول رسول پاک تا تاسو دا مکس اشاره دل دا zarar د رسول پاک تا روشي به حجاب تل دا ضرر دی رسول پاک ته ولا ان تنکحو او دویمه مسله ولا ان تنکحو او تا ندی جای تاسو له جتاسو نکاح او تری ازواج او بی بیان در رسول پاک ترا ولی هغه مور استادا په حرمت کې په ادب کې په عزت کې مور د مور سره نکاح کیږي هغه ستا مور ده ولا ان تنكحوا جتات نکاح تری ازواجو بی بیاد در رسول پاک ته من بعدی بعد موت النبي صلی الله علیه وسلم پس مرګ در رسول پاک نه ابدا دائما فعدتهن ابدیه عدت د دې ابدی دی یو عدت د متعلقی دی یو عدت د متوفا دی یو عدت د حاملی دی یو عدت موبده دی دا عدت موبده فقها ولې نه ذکر کړي ځکه بل پیغمبر راتلی نشي بل پیغمبر نشي راتلی نو دا نه ذکر کړي دا عدت موبده ده همیشه د بیبیانو د رسول پاک عدت در قیامت پورې عدت ده دا غي فعدتهن ابديه عدت د دې ابدي دي د دې کې هغه نقطه ظاهريږي دې دې باریک علما نقطه راو باسي حیات د انبیاء ته اشاره ده حیات د انبیاء ته اشاره ده پدې کې ان ذالکم دا مذکور کان عند الله عظیما دې پدې د الله عظیم نو دا ان ذالکم دا مذکور پنیز الله تعالی عظیما جرما لوی جرم دې کتا داسې ضرر او رسو پیغمبر ته ان الله عظیما جرما اوس یو سړي خیال کې راشي داسې انساني ان تبدو کتا ظاهر وي شي ان یو شي من نکاحهن او تخفوا یا پټ ساتي نو اوس الله تعالی اسانی راولي سره اسانی دا ده په باب د حجاب کې سره اسانی راولي دا دا دلته کې انو داسې واتقين الله ويريد الله تعالى نه ان الله پتیتر الله تعالی کان علی کل شیء شهیدا د پارشبان شاهد الله پارشبان شاهد دی عالم دی نو طالبانو ډیره ګرانه مسله لوی مسله مشکله مسله الله د رسول پاک په لاس باندې دا ظلم د دنیا نه لرک نو صلی الله تعالی سویو ان الله وملائکته دا تایید دی ښا د دفع د ضرر د رسول پاک چې تاسو ضرر مرسو یو رب دې د ما قبل سره دا دی چې تاسو ضرر نه رسول رسول پاک ته ان الله وملائکته الله او ملائکه د الله تعالی يصلون على النبي رحمت طلبي يطلبون الرحمه طلبوي رحمت یعنی نازلی رحمت په نبی باندې نازلی رحمت په نبی باندې ښا نو دا نو یا ایو الذین آمنو یا کسانو چې ما صلو علی تاسو طلبوي رحمت صلو علی درود وایي په جانب د الله کې صرف ان الله وملائکته يصلوا عليه ان الله ملائکته يصلون على النبي دا یوي دا سوال دی چې ولې دا الله په جانب کې ونی وي او په جانب د بنی ادم کې وي زکا تفسیر جواب کوي زکا چې په جانب د الله او د ملائکو کې zarar د رسول پاک ته متصور نو تصور کې دې شي چې الله به zarar ورسي تصور کېږي چې ملائکه به رسول پاک ته zarar ورسي تصور نو ضرر رسول پاک ته سره چې داغه د سنت خلاف کې دا ضرر دی خلاف د رسول پاک د سنتو کې دا ضرر دی وشي یو طالب د سبق نو باز ځان نه نخره جوړ کړی دا طالب ته ضرر دی کنه ته ټوکی خې خلی دي چنګ کړی هغه سبق لراغلی ته سبق نه وباسي دا طالب ته ضرر دی کنه خر چې سړی څخه نازي نو خود په ضرر المؤمنو باندې سړی سره خر کې نه کنه انساني نه خري نو هغه طالب له سبق نه وباسي دا دې طالب ته ضرر ورسو پیغمبر ته ضرر ورسو دا غو سنتو خلاف کوي پیغمبر ته ضرر ورسو دا غو سنتو خلاف کوي طالب ته ضرر رسو خدای سبق نه وباسي دا یا ساتي دا سوال چا کنه وکړي مې آفرین بر علم غلام جان تفسیر الرحمن دا سوال کړي ښا چې سوجا په طالب په جانب د الله او د رسول کې سلمو تسلیما او نه وي او په جانب د بنی ادم کې سلمو نو هغه وجه د مؤمنانو سمره ضرر رسول دي اوس یو خر طالب څخه ناسي او طالب ته ضرر رسي کنه او پیغمبر ته ضرر رسولې کنه دا ضرر رسول انسان پیغمبر ته ضرر رسي چې د سنت د رسول پاک خلاف کې بدا رسول پاک ته ضرر دی هغه خلوت کی جلوت کی سفر کی حضور کی ته سنت مکمل په سنت د رسول پاک عمل وکا سنت وای ته ولی الله ګرځي کته ولی نه ګرځي دي بیا ما په ګټو ولا او ته په سنت عمل وکا خلق سنت خپل خوخه ده د خوخه سنت دي کوي او کنه کوي تاسو په دې سوال پوښې په جواب دواړو بلکې دغه یاد دا بل چا اوس ګوره zarar خو رسول ډیر کنه ومن ايذاء الذين د zarar دا کته ان الذين يؤذون الله هغه سان چې zarar رسي الله تا الله ته zarar رسي ورسول ورسول الله تعالی ته zarar رسي چې د الله د احکام او د کتاب خلاف کوي zarar ده کنا د رسول پاک د سنت خلاف کوي zarar ده کنا نو کسان چې ضرر رسي الله رسول تعالی عنهم الله لعنت کړي په ایمان الله تعالی په دنیا کې والآخرت په آخرت کې بتحریم نعمها ولا يقتصر على ذلك وعد لهم تیار کړي دلر عذابا الیما عذاب درناک عذاب درناک تیار کړي ورسوک چې الله او رسول ته ضرر رسي د لپاره سره طالبانو عذابا الیما عذاب درناک لا چې کوم خلق د سنتو خلاف کوي د دې لپاره عذاب درناک دی خو دې نه پويږي په ځان باندې الله په ذات غضب مسلط ذات مرض په مبتلا کی ذات غم کی واجی چې دا هغه بیا خلاصې ني قران ویلي دی رورا تاسو دې آیات ټول دا ځکه هر یو مسلمان نه دا وایي او په معنا دې ځان پوي کی د سنتو خلاف کوي چې د تعالی سوق ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا نو په دنیا کې وفسه گرفتار شي والاخره په اخرت کې نعمتونه نه پاتې شي وعد لهم عذابا مهینا درې مده فائدہ ده قانون ذکر کوي والذین یؤذون المؤمنون هغه سان چې ضرر رسي مؤمنانو ته مؤمنانو خود ته بغیر مکتسبو به کسب دینا فقد احتملوا پته سره بارک بهتانن گنا و اسم مبینا گناہ کارا گناہ کارا را دا گناہ کارا دې ضرر رسي یو بنده خبر نه ته په یو خدای بهتان لګي یو سړی خبر نه ته په هغه بهتان لګي دا لوی ظالمی ښا دا لوی ظالمی د د جهنم ځای دی یا بهتانونه لګي خبر بنی دې بهتان لګي یا ایها النبی خبردار اے نبی قل لازواجک و ای بی بیان خلت و بناتک لون خلت و نساء المؤمنین او بی بیان خذ د مؤمنانو توایا څه چل کوي یدنینا اجوی علیهن په ځانونو باندې من جلابی بین صادرونا برقی چیلونا دا صادر برقا چیل درې واړه پکې راځ د علاقه علاقه خبره ده هغه په ځان باندې اچي پټ ذالک ادنا دا قریب دی ان يعرفنا چې دی په پیژندې شي فلا یوزین نظر ورته نشي رسوله ذالک دا ادنا قریب دې نږدې دې اي يعرف نج په جن دې بشي بانهن الحرائق فلا يؤذي ضرر من شي رسول وكان الله غفور دې الله تعالی بخون کې رحیم نو دا به نو بیا به مؤمنانو چیلونه په سلور برقی به په سلو په سرولې هغه کې به منافقان وي دا سوق دا شرط لړه دا سله لړه الله تعالی غ منافقان توي لئن والله لئن لم ينتهي المنافقون دا تخفيف دي قسم دي قسم دي په ذات باندې کمن نشو منافقان والذين عاقتان في قلوبهم مرض چې په زړونو دي کې مرض د خزو دي والمرجفون هغه طالبان د عيبونو د مؤمنانو وليس ذلك ببدع دا څه نوې کار نه دی ښا دا څه بدعت نه دی نوې کار نه دی وليس ذلك ببدع ځکه دا طریقه د الله ده سنت الله دا طریقه د الله تعالی ده في الذين باغتانو کې خلو جدير شوی من قبل فخوا ولن تجد لسنت الله تبديلا هرگز بو نو موږ د پاره طریقې د الله تعالی تبديل تبديل نشته ده الله لا يبال الناس بهذه السنه وبالساعه خلق نکي پدې چې عذاب براشي او قیامت براشي قیامت براشي عذاب براشي د یړو باک نه کوي بي باک دي داخله سلای راشي تیر شي خلق ته عبرت والی چې خدای ته متوجي شي دا دي سلای تیر شي پرون او د مو اسلام آباد کې موټر اړولې موټر دومره سلای وای تول قل ورتوا انما علمها عند الله علم داغي په دې الله تعالی د قیامت قیامت الله ته معلوم دی وما يدريك چې په کړه تعالی را لعل الساعه په دې قیامت لعل په تحقیق سره قیامت تكون قريبا دې قریب دې قیامت سره سوال کې الاقرب ما آتا والابعد ما فاتا ان الله لعن الكافرين الله لعنت کړي په کافرانو باندې اپ له وګورئ یقولون وای دی یا لیتنا کاش کی یا لیتنا کاش کی افسوس دې موږ را کاش کی چې موږ اطعنا الله واطعنا الرسول تابعدار د الله او تابعدار د رسول وقالو وای دی ربنا ای رب وای دی قیامت کې دوزخ کې ربنا ان اطعنا سادتنا موږ تابعداري کړو سادتنا د سردارانو سرداران سرداران ورته وي وډیر ورته وي چودریان ورته وي وکبراءنا خانان نوابان او خانان موږ خدای تابعداري کوله سادتنا سرداران سرداری نظام د په بلوچستان کې وکبراءنا ادا زمنګ علاقه کې خانان نوابان فاذلونا دې موږ گمراه کړیو السبیل دلارنا دې موږ گمراه کړیو دا څو سره ځان ساتي چا چې پیغمبر ته ضرر رسول هغه تبا شوی دی ها نو چا چې پیغمبر ته ضرر رسول تبا شوی دی او چا چې وارث ته ضرر رسول هغه تبا دی العلماء ورثه الانبیاء ما د نهم اسمان نه د کیمیا ډک کتاب راولېګ دې د پاره یصلح لكم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله چاجه تابعداري وکړه الله د رسول فقد فاز فوزا عظيما بهر من ش کامیاب ش کامیابی عظیمه سره کامیاب ش کامیابی عظیمه سره چې چا د الله او د رسول تابعداري وکړه او پیغمبر ته ضرر نه رسي ان عرضنا الامانه الله او ما پیش کا امانت اي يحملنها چې تغيير کو په دې امانت کې اي يغيرها دا کشاف دا معنا کړی دا اي يغيرها چې تغيير کو په دې امانت کې لیکي بالکل تغيير نکو موږ به امانت په ځای راړو اسمان وی مکی وی غرونه وی واشفقنا او يريد التغيير د امانتنا لازمکه اسمانونه غرونه او يريدل د تغییر د امانت نه داسې بوایي واشفقنا منها او يريد التغيير د امانتنا وحملها الانسان التغييرك حمل په معنا د تغيير لخوا تغييرك په دې امانت کې انسان انسان په کې تغيير او تبديل وکړو انسان امانت په ظاهر انړو امانت په ځای رانړ امانت د غرونو سو طالبانو امانت د غرونو لرګي کول او دا غټي غټي ګر سموال ودر باندې آبادې کې شابه امانت د غرونو دا د زمکه امانت سره زرغونه تا به زرغونه کې تماکو خر نه خوري دا به زرغونه خر هم نه خوري ګور دا څه شي اسمانونو امانت سره باران او واغست دا امانت انسان انسان امانت واغست نو دې په ظاهر اړه زمکه په ظاهر اړه غرونو په ظاهر اړه اسمانونو په ظاهر اړه وحمل الانسان تغییر په امانت کې انسان حمل په معنا د تغییر دی کشاف ویلی چا ویلی کشاف په معنا د تغییر تغییر کو په امانت کې انسان یو انسان امانت را نړ نو ټول زمکی اسمانونو غرونو امانت په ځای راړو نو انه کان ظلوما جولا دا انسان ظالم او جاهل دی ولکه تاول په تغییر کو ظالم انسان تا په کې تغییر وکړو تا ته الله سویلو ته الله عبادت کوا ته الله عبادت کوا د پیغمبر سنت او اتباع کوا ته الله عبادت کوا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا او د پیغمبر سنت او اتباع کوا من احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد نو د پیغمبر سنت او اتباع او دا الله حکم منل د پیغمبر تابعداري تا ته خدا ویلو ته دا کوي انسان نو انسان دا ونکړل انسان دا ونکړل وحملها الانسان تغییر کو پر امانت کې انسان انه دا انسان کان ظلوما جهولا ظالم دی او جاهل دی د عبادتونو کو خان نو عاقبت په سره او لام د عاقبت دی ليعذب الله المنافقين عذاب بکی الله په دنیا کې منافقان او منافقان خزي او مشرکان او مشرکان سړي ويتوب الله على المؤمنين راګرځي الله تعالی په مؤمنانو باندې په مؤمنانو خذ باندې د دې توبه قبلې وکانه الله غفور رحیمه دی الله تعالی بخون کې او رحیم الله بخون کې رحیم دی نو امانت کې خیانت مکوئ طالبان ا اسما بار امانت نتوا گشت کشید قرعه فال بنامه من دیوان زدم زمون په قسمت هغه فال راوته موږ په امانت کې تغییر وکړو موږ د الله عبادت نکو موږ اما پیغمبر سنت په ځای نه راړو د قران احکام په ځای نه راړو نو موږ امانت کې تغییر وکړو دا دا امانت ته دی سوره احزاب کې الله تعالی دا احزاب نومي ولې خیر لامونه چې تاسو نه ما لامونه رستو کړل دول زره فوج را فوجان راغلیو اما زره تستر بتر کړل نو تاسو د پیغمبر خبرو منئ تاسو د پیغمبر تابعدار یئ اته نه چې تاسو د پیغمبر خلاف هغه به متبنا خلک او تاسو خلاف تصور نه کوي خبرو نه کوي خیال نه کوي اګه چا وکړو هغه با مجرمي او کړي نو هغه آیات تیر شو چې تاسو ان الذين يؤذون الله ورسوله هغه ز آیات تیر شو ان الذين يؤذون يقول ان الذين يؤذون رسول الله يؤذون الله ورسوله لعنه لعنهم الله في الدنيا والاخره دا دفدخه کچاله الله او رسول دا یو آداب ذکر کول پاغي کې نعمت او د احزاب واقع او طریقه چې ما دور انعام پتا تو کړی دی نو تاسو د الله او د رسول تابع اوسئ خلاف درنه ونشي مؤمنانو ته وي به د بي درنه ونشي ښا به د بي درنه ونشي د ادب د رسول په خیال ساتي دلته کې او په ځل کې او کلاړي الته د ادب خیال ساتي ټول مقام د ادب دی العلم كله ادب علم ټول ادب درونو خدای دې من ادیبان ساتي نو تو صورت خلاصه سره وتا توحید رسالت مدنی صورت ته تخویب بشارت جهاد جهاد احزاب راغی کنه قومونه نو رسول پاک مؤمنانو هغه خندق کنه او بیا چې حدیثو کې وای دومره لوی واقع ده چې ساره دوه درې دې کې خلاصيږي نه الله تعالی دې مونږه تاسو لا په دې آداب باندې په دې احکام باندې عمل راکړي او خود ته وی چې چې تاسو قرن فی بیوتکن نقا خذي وبکور کې دن نوتی ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى نری کپڑے بنا غوندي بي وخته ودی بنا پرده کې بدی زوی وی ورتره خاون وی ورتره رور وی ورتره الا دا محرم دا سفر کول شي او زمونږ ټول ټول ملک کې تبعی د تبعی محرم ورسره ني او سفر کوي حج لخذ نشي ته به محرمه حج څومره عبادت ته فرضي عبادت ته په خدای فرض ډیر پیسې دی ورته که زوی خاوند رور خپل نه نشتلې نو بل ځای ته کوم ځای ته تللی شي وای دا په ټور روانه ده ټور باندې روانه ده دا ټور باندې تللی شي حج نه نشتلې دا زاد ملک حال نه دا د مؤمنانو عمل نه دا د پیغمبر سنت دی ادای امتیان دی ښا دا امتیان دي د پیغمبر امتیان دا پرې د دین کې دا ګرانه ده دا خیر ده دا خیر ده دا خیر ده نو لکه دین ته څه شو ته څه کلمه شو ته څه کلمه منافق ویلې و نو ته منافق یو شی بیا منافق هم دا کلمه ویلې و نو منافق او تا کې څه فرق بیا چې د غلطو نه ځان وساتي دا جهاد دی چې د غلطو مرګرستیاو نه کې دا جهاد دی چې مؤمنانو ته قران اورته وجاهدهم بی جهادا کبیره یاد کې په دې قران جهاد کبیر قران تکینی دا هم جهاد نه خوږي ګوري ځان به کوی دا نو عذاب کې الله منافقان منافقان مشرکان مشرکان راګردي الله په مؤمنانو باندې مؤمنانو خود باندې وکان الله غفور الرحیم دی الله بخون کې په دنیا کې رحیم دی په آخرت کې اثبات آخرت کې په صورت سبا کې اوس طالبانو حاصل د صورت سره وته لا اله الا الله محمد رسول الله څومره مسائل پکې راغلل آداب پکې څومره راغلل د خپلوانو د پردو د پیغمبر د گاوان د خذو او په خذو باندې الله تمر لوی رحم وکړو او دا خذې به شرمېږي نه چې د سنتو د رسول پاک خلاف کوي یا خلاف جامع غوندي یا خلاف زیب زینت کوي یا خلاف کارونه کوي الله درمانه تمر رحم وکړو د انساني تقاضا په نظر باندې تو ګورا کوم مقام دې درک قرن فی بیوتکنا کور کی اوتا په عزت باندې هر ځای کې مؤمن سره قضا ذکر ده ولي دا خو د پاټلې د ګاډي دواړه ټیرونه دي کنه نو سیکل په یو ټیر خو نه شي تلې په دواړو تلې شي کنه د دې وجنه د دې احتیاط کوي سړي دې احتیاط کوي لوی دې احتیاط کوي ټول دې احتیاط وکړ دې او د الله دې انعامات ته دی وګوري د الله انعامات ته وګوري طالب دا اوس په طالبانو درې سي قران شریف سلوري سي او کنه خالقیات تربیت برکات قیامت درې وړ نو سلو او سلورم ایسه سورو کیږي سلورم ایسه د سره د قیامت قیامت شروع کی نو وای الحمدلله شکر چې خدای را او رسول دې راته درې سي را معنی او یوي صفات ده دا د خدای پاک سره په ذره کې اخلاص کی دعا کوي او موسم الله خکې تاسو څه کوی نو او سوره سبا شروع شخه نو دا دا دغه بیانېږي برکت د سورته کاف نه د سورته سبا پورې خالقیت بیانېږي د سورته نعمه پورې غالبا تربیت بیانېږي د سورې انعام نه د کومه پوری خالقیت تربیت برکت قیامت خالقیت تربیت برکت درې واړه بیان شو اوس سلورم راغې قیامت چې بس ته دنیا ختم شوه طالبانو دنیا ختم شوخه سبا کې پاتې نه دی ګوره ښا تاسو یقین ته دې کال دوه کې ګوري ډیر نه دې کال دوه کې ګوري ما خو ډیر وخت دی ډیر وخت نه خانه خبر را لسرته دې کال دوه کې ګوري داسې حالت را روان دی چې مسلمان به مرګ واړي مرګ بني يمر الرجل على قبر اخي یو تیریږي به وسړې په قبر ضرور فيقول يا ليتني كنت مكانه کاش کی د په ځای زمړ وینو خبوا رسول پاک ته وی ولې به مرغ واړي مرغ خو طریق شه دی دور فتنی بی دومره سختي بی چې دی وای د دې ژوند مرغ خره مرغ به غواړي ښا الله دې هغه وخت موږ نه پاتې کوي دومره تکلیف را روان دی یقین ساته تاسو باریان شي تاسو به توبه وباسي چې دا سدیلا دا في حالت را رما څه خبر نه وي تاسو نه خبر سوره سبا دا اخر د قران پورې اثبات د قیامت کې سره د توحید او د رسالت او د قیامت نه دا قیامت پورې دا بیانې ښه دا درته څه بیانې سوره سبا نو دا مکی سوره ته نو د دې ربط د مخ کی صورت سره په اخر د کې وی قولا سدیدا قول رشتیا وایي اقول رشتیا څه دی الحمدلله توحید مسله دا حق ده نور مسلې تاسو شرک کوي کفر کوي افترا کوي غلط باطل یو د توحید مسله ده قولا سدیدا دا ده امانت په پزای راړي چې تداوي الله بخون کې دی او رحیم دی بخنه کې رحیم دی نازل شوه دا سورته سبا پس سورته بعد النقمان د سورته لقمان نه پس نازل شوه دی ښا سورته لقمان نه پس نازل شوه دی لقمان خپل زوی ته ویا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم شرک ظلم عظیم دی نو او دنیا اهل مکه او عرب عجمو ځان د شرک نه وساتي لقمان حکیم سو زر کاله مخکې اغا خپل زوی ته وای چې یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم شرک عظیم دی وسائلا لنعم الاخره او رحیم دې په ګرځول د وسایلو د نعم د اخرت اخرت کې بدرته الله نعمتونه درکې خو ته قائل د دیشه وین کې د دیشه منون کې د دیشه چې الحمدلله صفات کامله قدیمه خاص د پاره د الله تعالی دی شریک ور سره نشته د انواع اربعونا هغه انواع اربعه په سورته صافات کې برازي ښه مرتب مرتب الحمدلله دا مدعا شو طالبانو دې صورت اوس په دې دلیل وای الذي موصول سره د سلیلا په معرض د دلیل کې الذي اذ هو الذي ذکر الله غذات له مخلوق د د پاره مخلوق دی هغه چې په اسمانونو کې دي نو ما فی الارض هغه چې په ځما کې دي ولو الحمد ادي الله تعالی د پاره حمد دی فی الدارین په دواړو جانو کې فی الاخره په دنیا او په آخرت کې ولو الحمد فی الاخره فی الدنیا والآخره دنیا ته حذف ده اخرت کې ده ذکر یقول بقول الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن من نه تکلیف لري کړو فی الدارین نو حذف کې دنیا د زلالت اخرت د وجنه وله الحمد فی الدنيا والاخره دی الله تعالی د پاره رحمت دې سنا دا صفت دې لوی دا په دنیا او په آخرت کې دې منزه دې پاک دې شریک نه هو الحکیم دا الله حکیم دی د علت د حکم د حمد ولي حمد الله تعالی لري علت دا دی ول حکیم دا حکیم دی فی خلق کل شیء خبیر فی انتهای کل شیء خبردار په انتها د ارشی باندې په دنیا کې کذا فی الاخره لانه د دې وجنه يعلم في جن الله تعالی دا بل دلیل وی دا دو دلایل وی ښا څلور دلایل اسمان مکه طوفان تندر وما يعرج في هغه چې خيږي په دې اسمانونو کې الی یحتد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفع وهو الرحیم الغفور دا الله علت دا اوصاف مذکوره او علت تاده وهو الرحیم دا رحمان دی او بخون کې دی رحیم دی او بخون کې دی ومن لا توحید رحم در باندې وکي بخنه بدر توکي شکایت وقال الذين كفروا وعد فهم كافرانو په مقدار دی او ذری فی السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض نه پزماږي کې ولا اصغر ان زیاتا ان کما کما ان ذالک د دې ذرینا نه زیاتا ان کما ان ذالک ذره ذره سیدنا الله تعالی معلوم دي ولا اکبر ولا اصغر نه لوی نه واړه من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین مگر ټوک مل مکتوب دی په کتاب مبین کې ولې لیکلي دی علت لتاتینکم را بشی تاسو ته قل بلا وربی لتاتینکم قیامت بولی راولی لیجزیا دا علت دا غیره لیجزی الذین چې جزا ورکی ثواب ورکی بدلی ورکی هغه تان ته ایمان راوړی عمل کوي صالحا اولئک دا کسان له مغفرت نه لپاره مغفرت ده او رزق کریم رزق خستره ولا رزق خسته ورکی جنت کې والذین سعوا هغه کسان چې کوشش کوي فی ابتا فی آیاتنا آیاتونو کې کوشش کوي دا غسل دی فی آیاتونو کې کوشش کوي نه نه والذین هغه کسان سعوا چې کوشش کوي فی ابطال آیاتنا په باطل اول آیاتونو زما کې معاجزین د اخلاصي دن کې دي زمانہ اولائک نشي خلاصې دي اولائک لهم عذاب دې لپاره عذاب من رجل الیم دا عذاب درناک نه دې لر عذاب دې عذاب درناک نه دې لر عذاب دې عذاب درناک نه دا کوي لوی صدا ولا دا عذاب درناک ويرى الذين اوتوا العلم یرا یو لیدلی بصری دی یو لیدلی اعتقادی دی ښا دو قسم دی نو اعتقاد کې هغه کسان اوت العلم چې ورکړی شوی ته علم الذي انزل هغه قران چې نازل شوی الیک تا ته من ربک د رب ستانه هو الحق دا حق دا اعتقاد دی دا د اعتقاد دی خوش قسمت دی ويهدي او هدايت کوي الى صراط العزيز الحميد لار د عزيز او د حميد تا لار د عزيز او د حميد تا د اعتقاد دی چې زوبا الله تعالی سره شکایت حماقت جهالت وقال الذين كفروا بما كانوا كافرون وان تلك اذا لعلت ممتاز على رجل فيسلمانه ينبئكم چې خبر درګی تاسو اذا مزقتم پاوه چې ټوټې شي تاسو ذره ذره چوره چوره شي کل ممزق په ذره ذره شي ټوټې ټوټې انکم لفی خلق جدید تاسو په پیدایش نه کیږي ګور داسې اوسړې پیغمبر هغه دا وایي ليس الامر كما زعموا افترا على الله كذبا جوړي په الله باندې درو ام به جنته بلکې دی پیغمبر باندې لیوانتوب دی به په پیغمبر جنته لیوانتوب دی بل الذين بلکې هغه کسان لا يؤمنون چې ایمان نه راړي بل اخرت په اخرت باندې فی العذاب دی په عذاب کې په دې دنیا والضلال البعيد او په گمراهي بعیده کې به د حق نه بلری افلم يروا الي نقول الى ما بين ايديهم هغه چې مخې دی نه دي دې ځای به ختم کو کنه بیا به له اوسو سات کې به دغه انو انکم لفی خلق جدید تاسو په پیدایش لیو کې افترا علی الله کذبا جوړی دی په الله باندې درو امی جنہ بل الذين بلکې هغه کسان لا یمنون چې ایمان نه راړي په آخرت باندې فل عذاب فعذاب په دلال بعیر تکي وي او ترد تخفیف ورکی دنیوي فلم يروا ايدي نقول لا ما بين ايدي مخک خپل وما خلفهم رستو مخک رستو نګوري چې سره روان دي من السماء د اسمان والارض د زمکو نه بر او کته وګوري ان نحسب ان نشأ کذا ما رضا او شو نحسب بهم الارض غرقول وکم په ایمان په دې زما کې ولا ينقذون سوق اخلاص تکي مو کې وادنکم دا دې وادنکم شي او نسقط عليهم كتفان يا برا وغرهم په دې باندې او ټوټه من السماء د اسمان نه د عذاب شرق تندر غلای ان فی ذلک پتی در پدې کې لا آیات دلایل دي لكل عبد منیب د پاردار باندې راځي کیدونکي هر باندې راځي کیدونکي لا دې کې دلایل لخوا عبد منیب باندې راځي کیدونکي بندای واتبع سبیل من اناب الیا تابع شه د لارې داغه اناب الیا چې انابت راولي ماته او راجی کیدون الله تعالی سوق راجی کیدون کې دی وګورا یو د بندګانو نظر تخیخه دلیل نقلی دی په توحید باندې چې الله ته سوق راجی کی داوود علیہ السلام ته وګورخه څومره طاقت و بادشاہ لیکن الله ته دا راجی کیږي ولقد آتینا داوود الله و ما ورک داوود علیہ السلام ته مننا دخبل ظالمنا داود عليه السلام نه بالتسبيح فتسبيح سرا والطير وسخرنا له الطير اتابي کړي مې دي داود عليه السلام له مرغه مرغوبه او تسبيح وي مرغوبه تسبيح وي او جيب خوش اوازي بوا والنا له الحديد النرم مکده حديد اسفنا دا اوسپنه په لاس کې د داوود علیه السلام داود علیہ السلام بس غری جوړول ښه نو زغری جوړول طالبانو او چې څومره زغری جوړول خسته کولی به خرصول به په هغه باندې د بودو باش هغه باندې بودو باش د بیت المال مال نه خورو خپل لاس مال خورو دا خپل مال خورو فقدرنا اذ وقلنا او ما نو غشي پکې نه دي ګولای پکې نه دي شل پکې نه دي دا اوس په نه کنه نه دي ما لیدلې عجایبګر کې پرتا ده پیښور کې تاسو وګورئ او وقدر فی وقت الثرد تنګي کوه په وخت د زغرو کې زغرو لا وخت ورکه ندی لکم وخت ورکه وعملوا صالحا عمل کو صالحا ليه نور عمل له وخت ورکا انی بما تعملون بصیر زه په هغه چې تاسو عمل کوئ بصیر لیدون کې هم خبردار یم نو دا داوود علیه السلام به داس غری جوړولې او داس غری به خرصولې دا اوله جامه ده په باب د د جهاد کې داود علیہ السلام دا استعمال کړی دا دا جوړ کړی دا پیغمبر په لاس باندې الله تعالی دا جوړی ا جوړه کړه خرصول او رزق په په دغه خړو ابا شي کوله او الله له دومره طاقت ورکړو دومره قوت ورکړو په عبادت کې دا غنه پس دا غزو یو وسخرنا لسليمان الريح وسخر کړي متابع کړي سليمان عليه السلام الريح باغ بعد الريح بعد ودو واشور سبا کتل مسيره شهر مذل يوم عشتي سار چې تړې روان یو میاش مزل کوي سړې به کوم ځای ترسي طالبانو درمیانه مزل انو سبا کې به رسیدو سار نه ګرمي پورې به د میاشتې مزل کو یو میاش مزل ورواح واشار رواحها د ماسپخین نه پس ما دیګره پورې مسیرت شهر مزل یو میاش نو په یو ورځ کې دو میاشتې کې سړی څومره مزل کوي دو میاشتې چې معتدل رواني د اوخ په قدم نو کوم ځای ته ورسي تا سوچو کوي دا درمیانه بچ روانو درمیانه بچ روانو دا مزل به کو جریا بالغداته بیا براورن شو به کابل کابل تا کابل ته برا روان شو شپه به کابل کې ګولا کله به بابل کې وکړه کله به کابل کې وکړه فیروحو ببابل وکابل کابل کې به شپه کول کابل کې دغه برکات دي ښا ډیر برکات دي پکې موږ ورته نږدې یو برکات را رسي خربوزي دې موږ ته خنه را رسي خو راځي کنه برکات موږ ته انګور را رسي دغه برکات لري خدایت دا بادشاہ دي مسلمانان دې کم کوي هندوانو له پکې ځای ورکو هغه تل شل کونسلای جوړ کړی په یو مل دور عمل کې شل کونسلای جوړ کړي تاسو دې په مقصد پوهیږي هندوانو سره تعلق ساتي عوام د مسلمانانو سره دي حکومت د هندوانو سره دي عوام د مسلمانانو سره دي او حکومت د اندوانو سره ده دا یا تا نو چې حکومت د اندوانو سره نه وس ګټو کې اندو چره ګټه کړی دا نه بادشاہ به ته ګټو کې ګټه نشي کولای ښا ولي هندو ته ګورا جان ته ګور سره هندو یک امریکای نیغ نیغ کوي هغه پر روس ته زور کوي دی نیغ نیغ کوي هغه روس سره دی نه هندو دې ته غیري چې الله اکبر کې د کې بیا سني نو دمه به کوله په کابل کې سليمان عليه السلام ښا هغه برکات پکې دي وارسلنا او ملګو وارسلنا له اما ویلې کړي وا اذنبنا ویلی کړي ورته وای اذنبنا ویلی کړي مو له دي سليمان عليه السلام لعين القدر چینا د تانبي چینا عین چینی ته وای قدر تانبي ته وای تانبي څه ته وای مس مسک هغه مس ندي دا درې رلی با به دلې و درې ورځې د ځمکې نه راوتې و چینا د تانبې مسک او بدی ذاتې بهيږي یا په میاش کې به درې ورځې پیدا یا په کال کې درې ورځې پیدا دا دنیا کې څومره تانبه چې ده کنه دنیا کې ټول د اقه تانبه د باس یو تامبه دې نشي جوړولې تامبه خو قدرتي داد دی دا خو دې نشي جوړولا او زمکه نه راوځي زمکه کې تی غرونو کې ځای په ځای کاته شګو کې دي هغه تامبه درې دې چینا بایدا ومن الجن ذي جنون من اغلي يعمل عمل بكو بين يديه مخکې سليمان عليه السلام به باذن ربي په اذن رب باندې الله ولا صاحب پیریان ټول تابع کړیو پیریان د سليمان عليه السلام پیریان تابعو دا کارونه به په کول شابه حکومت سړکونه جوړول لا پولونه جوړول لا ځایونه جوړول دا دا انتظامات دا ټول په بنی ادم او په پیریان او مخلوق ټول او چې هو به کو یو زرمی له سړک په یو ورځ کې جوړو یو زرمی له سړک په یو ورځ کې جوړو بلاګانو لګیاو هر بلا ورته خوخه بنیان پیریان دیوا لولې ټینکرې ورته خسریا دا سړی بیا څه تل په پځې چې څومره تل به ورته په سړو ګولا وا د یو مل سړو جوړی کو نه وشلېږي هو یې پاره باندې تراشه وګوره من محاريب ها ومن يذع چا بچ عدول ک نافرمانی به وکړه منهم دې پیریانو نه من عن امرنا د امر زمانہ سليمان عليه السلام خبره به ونه منله پاتې پکې کنه پټ پشه او به تختید نو ذقو او به مسکو وخت من عذاب السعير د عذاب د جهنم نه ملک لخه یو کروڑا و کروڑا چابک چابک چې ورته ادمر لویو اد اور چابکو یو خو د سرمنې چابګي کنه هغه د اور کروړه وا چې پیرې به تختید او شړک پشو پوښوي کاغه به باجوړ ته رسیدل خو چې داسې به کنه به راوستو کوم پلتلی پوښوي نو چا داس داسې چابو کو نو دای دې یې تلې نشو دغه وخت بوتان جایزو او دا په بوتان جوړو نه دا بوتان نه دي و د دې معنا کوي تماثيل قصور بنگلي بنگلي د څه ویلي دی ویلي زکه ویلي دي کواټرې چې جوړې کنه بس در کوټر کول کواټرې جوړو دا او تماثيل چې جوړې بنگلي د بنگلي ډیزاین کوي ډیزاین یو سړی ته وای مال زه یو بنگله جوړوم په یو دوه کانال کې سلورو کانالو کې مال بنگله جوړه کا اغله مل شل زر روپے ورکي لو سي خسته بنگله په کاغذ زر کې ټول په کې ارسي چې سبي هغه پکې تنه پیسې واخلي دا تماثيل هغه بنگلي دي چې هغه په ډیزاین جوړې دي ډیزاین به شوی مخکې ډیزاین به شو یو سره یې کور جوړې کنه نه بیا په سومانه اجي کور په ډیزاین جوړ کی په خاریه کې ځای لګونی سی کور مزیدار راشي مونږه دې دوه کناله کور راګیر کو ډیزاین نشته دی تماثيل هغه کور ته وای چې د هغه ډیزاین شوی بنگلې به جوړلې په ډیزاین سره نو دا ځکه ورته تماثيل وای ښا شکلونه بو څنګه شکل د بنگلې شکل خان د بنگلې جیواج و شکلونه دا تاسو دې پیړای ته ورشي وګورئ ناشنا ناشنا بنگلې بو د تماثيل هغه بنگلې شکلونه د بنگلې شکل وو هغه په پیریانو باندې جوړول شابه دا جوړول محارب کو واټره جوړول دا ساده دي دا ساده دي بداشان باندې دوره کچن او دوره زائده زیدا کوتان موتان نو پیغمبرو نورا سي بعد وي مساجد مساجد نو دا کواټری وی او دا بنگلې وی متماثل بنگلې او په ډیزاین باندې چې په ډیزاین جوړ شي هغه ته تماثيل وایي ښا هغه شکل وي باقاعده او چاته وایي ساده کور څه شکل لري هغه بدل کاغذ باندې راړي نو ما د کور دا شکل دا پکې کچن نه دا پکې با پلانې روم دی دا پکې ډینګلې روم دی انمونه ولې کی کنه پوه شوی وي تماثيل هغه بنگلي وجفان خانکونا دومره دومره خانکونو طالبانو وایي چې هغه به یو لوی بلا خانکو چې کی بنا ورته لشل کسان به لشل خو نه وي په سونو به دې راچا پیر شو نمره خانکونه یو موږ تاسو عرب چې کین یو خانک ته لس پینځل لس کسان ناسي هي دومره لوی طاح جوړ کړی ښا هر څه پکې چولی صح هغه تاخ کې سالم ګډو کی دي کنه ریج په واچي چاپیره ته نازي خلک راکاږي ځان سره دا جفان خانه کو نه دی وي چې کې ډوډۍ خړې شي اتا نان خوردن چې کې ډوډۍ خړې شي ښا کل جواب پشان د حوزونو کل جواب پشان د حوزونو حوز حوز عمر لولي خانه کونو حوز سمري طالبانو لس پلسي کنا زای ثابت پراته لا ينتقل عن مواضعها د خپل ځای نه غنه خوځیدل ښا په ځای باندې پراتو اما چا خوځول اعملوا آل داود شکرا عمل کوي آل داود د شکر ما آتاکم چې درکړې ته علامه آتاکم قلیل من عبادی شکور لږ دي د بندګانو زمانه شاکران دا طالبان دا دا قدور الراسيات ثابتات على الارض تا قوائم لا يحركنا عن اماكنها لعزمها وقدمت المحاريب على التماثيل لأن المحاريب لصاحب المنصب والتماثيل القصور المرتفعة لوي بنغلي او بعد فیواوی بدی کې وپخیده سليمان الصنع للجن تقا خود نقل الشيخ عبد الرحمن بن سلام مقيري في كتاب العقائد هغه كتاب العقائد کې لیکلي سليمان عليه السلام اراده وکړه چې الله ول ډیر وسط ورکړو د دنیا او هر څه الله الله پلاس کې تابع کړی وو نو الله تعالی ته وی یا الله زه ډوډۍ کوم مخلوق لا یو کال وی چپ شا بیا ورته وی ته تقنیق قادر دا سوای وی یو هفته ولکم وی چپ شا فقال لن تقدروا فقال لا يوما وی چفشا لن تقدر تنی قادر قدرت نه لري یا الله یو وخت فاذنا تعالی فاذا یو وخت له ډوډۍ وکړه طالبانو فاذا یو وخت له ډوډۍ وکړه یو وخت له ډوډۍ وکړه عظمت دنیا ته خی د چې په دنیا باندې په تما مشرق مغرب کې وخانو لکه دې نه د کابل پورې با جوړه پورې یا د دین سیوا دا خو مثال و دا یو پدی به اچو هوا ته وی شابه لګه پکې چې خرابېږي نه هواي پکې ګرځیدا چې ګوره خراب نشي درنه فرج ولا جوړ کو او دیګونه میدان ورته پنور تیار کو شپږ میاشتې په خکل شپږ میاشتې او درځي بسوزه لپخید الخدای خبر دو ذلا درې ذلا داسې غرونه یې دي خوراک ودرولو خوراک غرونه یې ودرول طالبانو دا چین نه د روسه پورې داسې چې دا یې ودرېدل نو سليمان عليه السلام دا سوچ وکړ چې بد دا بخوري انور خو پخېږي لکه چې ونیم لکه دیګونه اړیږي پخېږي اړیږي پخېږي نو دام څه شي ده کنه خپل ځان یو غرونه دي نو دا بخوري نو الله تعالی ته وی الله ډوړی تیار ده الله ورته وی خ ستا خوخه ده کله وشي غیلا ول ورکه کله لوندې غیلا د چې سوچو کوي یاره د لوندې د عامل معنی دي مو خود وشي خلک خپل یو په د لوندې د اخري په مخلوق د دریابا راځي ډوړې تیار ده ګوره دا مخلوق د دریاب میان دی میان ډیر مخلوق د شپږ سو مخلوق دی د دریاب سو مخلوق دی هغه د مشر قدر کوي یو مې راوته راوته راوته راوته مې نو خانه د خدای دنیا وا چراوته راغه سليمان السلام سره سلام کلام وکړو پیتانن روړای کړي دی او یې کم ځای دا پیتا ټول غرونه نیوی نه دا ټول غرونه وی خدا دا وی او بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ولا یو نوړای کړه ټول یو نوړای کړه وی نورا ورته وی ته صبر وکنه عجیب ملمه صبر باندې کې هغه ورته ملمه ته څوک دا جواب نه کوي ښا چې نشو کولای سره دې کولا ما ګرمي کېږي زما ما ګرمي کېږي زما تاسو وزګارې ای ملمت استا جواب ورکې څوک چې پخېږي ګورې نه وی مال هر الله درې نوړې داسې راکې دا د عظمت د الله باندې مې ورته وای او سليمانا مال الله هر رز درې نوړې داسې راکې تا یو نوړې راکا چې ستا په د غاړه شوم نو اوګه پاتې شوم الله را له هر ورځ درې نوړې داتې راکې ان الله يرزق من يشاء الله رزق ورکي وما من دابه في الارض الا على الله رزقها رزق ورته ورکي الله دې دا د انسان د سوچ نو باتا انسان چاله نشي ورکول رزق انسان نشي ورکوله الله رزق ورکي عبد الرحمن صاحب د مقيري په کتاب العقائد کې د لوی قصه راوړل لکه د دې باندې الله تعالی رونو مخلوق ته د تمام مخلوق د ځان ته سوای چې موږ دا بندو موږ به دا بندو موږ په خلکو باندې اقتصادي پابندۍ لګو ولګو کنه اقتصادي پابندۍ څه شي دي څه چې دی الله تعالی څخه دي تا اقتصادي پابندي نه لګولې هر څه یې لګو دا مخلوق پرې کې کمې نه راځي ټیک تنګي به راځي سختی به راځي لګرانی به راځي او کمې چرته داسې دی یو سړی وای چې ما یو وخت ډوړای نه خوړلې پیل شي نشي ویل الله تعالی دومره لوی ذات دی و اے کریمی کې از خزانه غیب قبر تسا وظیفه خرداری دوست را کو جا کو نی محروم تو کې با دشمنا نظرداری دا وجفان خان کل جواب پشان د حوزونو وقدور الراسيات او دیګونه په ځای باندې ثابت پاتې شوی ثابت پات پات په ځای باندې پات ځای په دا د دې معنی رې یو مولانا ته ډیر جيد عالم فلی حسین مولی سیم شیخ الحدیث په اجمیر کې ناغه ماته وی اجمیر شریف کې یو دیګ پروت دی دو دیګونه دي یو دیګ کې دا ټرک یو ټرک ریج راځي دو نیم سو امانه په یو دیګ کې پخې هغه بل چې دی هغه کې 1500 امانه راځي که خدای خبر تور راځي دو درې ګاډي هغه کې راځي ادا په ځای پراتی نو کوټه د جوړ کړې په ځای پراتی اخولینا او کال کې دا پخېږي کال کې څو یو ځل پوخ کې څو کې دوه ځل دا سیټان میټان راځي د کال ته مالدار مسلمانان خو مشته دي راځي پوخي کې ملنګان خوري وړي ما شهید دا قصه وکړه اریان کړم ما وای دا خو سليمان عليه السلام دا غدیګونو یو عشر عشیر نمونه ده عشر عشیر نمونه ده کنه چې تاسو دیګونو هم شې یو کې 2500 من ریج راځي بلکې 1500 من ریج راځي تاسو سوچو کې ورته اوس هغه پخېږي هر کال غره اجمیر شریف کې ښه نه دي نمونه ډیره ده وای سليمان عليه السلام مخلوق ته الله کوي چې رزق دریاب والا ده زی ورکوم کله وشي والا دي زی ورکوم وما من دابه في الارض الا على الله رزق الله ورکی خان لره له غم بنو کوی رزق غم بچر نه کوی طالبانو چې زه به سخرم سبا را تعالی په خپل راضي تکینا تعالی او په خپل راضي خو یقین به مضبوط بکلک یقین مضبوط کلک غواړي دا المډول کا دغه نه غواړي دا یو شخه قلیل من عبادی الشکور لږ د بندګانو زمان شاکر او سليمان عليه السلام وخت مرګ راغی مرګ وخت راغی الله پیغمبر ته وی خوشاله دی وی آو خوشاله پتلو باندې آو یو موسی علیہ السلام خپاونو هغه یو چې وخرانی دی شو یو کار شروع سو کوئی سکار سو کوئی زیار سو کوئی بیت المقدس جوړو بیت المقدس په ټاټ پاټ سره جوړو ډیر مزیدار شاو به لالون راړی یکی او جیبه لالون یې خې وره د شپې به رڼا کوله د ردی به رڼا خود وی ایو د شپې هغه اخذ کو هغه رڼا به کوله نو چې دای پوه نشي او دا بیت المقدس اورتی کال کې دوه کې رسی تو چې وفات کېده سليمان عليه السلام د شیشو کمره جوړ کړه شیشو محل شیشو کمره داسې د میراث چې ده تاسو جوړ کړ امسا تاسو د خطیبانو باندې امثالی دی چې خطبه وي دغه خپل داسي داسي داسي کنه عادت یې لیدل دا یو غونډې کنه یو غداسي هغه امسا دې راځي تاړم دې راځي اړم کا او داسي ډډه ولګو لګي داسي ده داسي کا امسا دې راځي تاړم کړه بس سای ورکو او شاته په شیشه پروت دی داسې نو ته وای ولار دی د بار نه ولار لګي چې ډړې والی داسې ولاري او سترګې غړې دي دي پیریان چې هغه د ګوریا نکدي ولور دی شو به ایو ته نه وای یو دو بل دو لګیا دا دو غټي راړي لالونه راړي دغه راړي او کار روان دی او ملک په الله مقرر کړی دي کدی سو سوال کوي عدول کوي چابک ورسر نه ولا وباس اغا بیت المقدس اورسید بیت المقدس اورسید کته غام ساچي وا سليمان عليه السلام ولاړو مړ پروت پیغمبر بدن خو څه نه کیږي کنه مدغشان پروت چې پروت دا به د زمکه دا به د زمکه خو ته یې دیم دا به د زمکه ما ته وې دا به د زمکه دا نه دا به مصدر دی په معنا د حیوان خوردن هیزم دا مصدر دی په معنا د خورلو د لرګي دلالت نکو پیریانو ته په مرد سليمان عليه السلام الا دابت الارض مګر دا به د خوړلو د لرګي هغه ته سوي مونږ وینه تاسو ورته سوي وینه ورته یا لرګي چې خوري لرګي چې خوري خوري خوري خوري کتنه امساو خړولا چې امسایو خړولا دورا دورا دورا او چې یو دونیش دی خړولا کنه یا لیش یو نیمه خور سلیمان علیہ السلام را پریوت اخو مړو را پریوت مړ را پریوت اوه هو پیریانو ته پته ولګي و بي خو مولا خو مړ دی دای څه پته ولګولا چې دا څومره وخت دی لو كانوا يعلمون الغيب خلک وی پیریان غیب پیژني غیب نه پیژني ښا پیریان ته لګي منګه تاسو په شان مخلوق دی ته غیب پیژني د دې لس ویل درته زخه دا په لور شته دي اس نشته دي ما ته معلوم دي دغه شان دا نو هغه خو دفن شو دفن کفن شو ارث په اق ځای باندې بل امسا ودرولا بل اق عمر امسا ودرولا هغه په هغه ځای باندې ودرولا چې وی قتل دوه کال کې هغه دومره کمې بیا راغلو نو دای ته معلومه چې و دوه کال مړو وې دوه کال وشو مړو پیریانو ته پته نه لګی راخه اپ له نظام چلی دو دا حکمت کړو چیرې دا نظام اوچلیږي او بیت المقدس جوړ شي او رد په چاراغه چې پیریان غره پارت نه پويږي بنی ادم پارت نه پويږي ښا ته بنی ادم ته پیری او اړه کړو چې ما څخه به فرد ناراضي فرد د افرادو ما څخه راتل منه بادشاہ اړه کړو سو کلین شو نه خپل نه پر دې هرته بند کړیو او شیشه وا چاپیره را بخکارې دو دا خو جرست دا ما معلوم او هو یغه همړ دې دا سه با شان تیر شوی دی ښا دانی کی برنگین سلیمان چه نقش بود هغه ګوته سلیمان اسلام کې داوخه وی دا بوم تیر شي دا زمانہ به تیرم تیر شي دو پنځوس کاله یا درې پنځه پنځوس کاله یا درې پنځوس کاله حکومت کړو ښا لقد كان لسبع قطب الاعلى داوود عليه السلام ګورا زما دا غبندګانو مخلص سليمان عليه السلام ته ګورا داوود عليه السلام ته ګورا دا ورته وي اوس د سبا حال وي نیکه په نوم باندې مو هغه شو کانا لسبئ الواد د سبا لا الواد د سبا بوایخه فی مسکن فضائل دې کې آیتان دو نشانی هغه نشانی سوی جنتان ذات بدل دو باغونو عن یمین خی طرفتا و شمال ګس طرفتا قیل ویل شي ته ډېر لوی لوی باغونو د دنیا په کې کار کو کلو خوری می رزق ربکم در رزق ربنا وشکرو لو شکر باسی اللہ تعالی لرا بلدتن هذه بلدتن دا یو کله طیبتن هوا وا چې خسته د هوا دومره خسته هوا وا چې سپګي مونږړې و پکې لاړ نو اب امریش وي ورب غفور رب خون کړي رب خون کړي دا خسته او باغونه هر وخت به پکې میوي وي ادای بخوړي اوګینا تګینا الو ډې می جوړ کړو لو ډې می جوړ کړو دې اوس ډې مونږ جوړې تل دا سره د غزا مون فاعرضوا دې اعراض فارسلنا عليهم سيل العرب راوی لګ په دې باندې سيل العرم هغه بند عرم سيلاب د عرم یعنی بند عرم هغه بند هغه باندې پیراوښلو دې منکر شو پیغمبر خبره نه منله په دین عاماتو کې مشو اس نه منو بیا وی باعث بین اصفارنا یا الله بعد راوړي په مابین د کلو زمون کې دا خو جدم روان دي مونږه روان یو مونږه ته سونه ساتو نومره خرج پکو دیم رواني بشپو کې په مزه ار ځای ورته ملاوي کې مونږم روان او دا هم دلاسه سلور میل ځای نشته دی درې میل ځای نشته دی د پیښور نه د پیرډای پورې خالی خالی ځای نه یا بځای د چا یا به یو هر څه چې یې بیا هوټل یا به بل داسې آباد کړو جنگلی نه دی پورې ځای ویني چې ته 2 میل ټول آباد دی دغه شان دی آبادو دی مشوي ګوره زمونږه د عجز فرق نه کیږي خدای زمونږه د عجز فرق راولي عجز ته به عجز ته سومان شو بنیت شو بعد بین اثارنا نشي دایوي الله تعالی وی خدوار سیل العرمی بند عرم ترا پرې خود هغه بند وی والو نو موږ کانو ته وی هغه چالو د خارې بندو دا د موږ د خارې ده دا زموږ په مخ کې جوړ شوی دی انو دا د خارې ده ګټه خارې مش موږ کانو ته وی شابه دا د خدای پاک یو لوی فوج دی قهر دی پیدا بس هغه شروع کړو پته شروع وکړه د دې خپل انجنیرانی چې نیر وهي نیر دا غزاین دراغه پورې څومره ډیم چې مل له 2 مل لري او ډیرو دا ټول خپل ټول یو بوي سمي وګولاړې وي د یو شانتي منګ کان وغه وو په یو حساب باندې او چې لونواله ته نږدې شو سبب لنوال اخلي خاري راو باطل رستو پټه لګولې وا پر خاري رستو راو باطل په شابي تختې وای نو جوړ دی روان شو لا لا بار غرونه ته غرونه ته لاړ او چې رز به تیرې دا خلک په هغه خرمستو کې هغه خرمستو کې یور دی کې اکدم ټول ټیم را خلاص شو یو خو لګ لګ را خلاصېږي نه دو به وایي الله وی تاسو ته پرې دم نه د هغه سر نه در هغه سر پورې ټول یو ځل را خلاص شو نو بچ راشي یرو را خدای دی وبخ اوس کدا ټیم لګ اون توبه دي کدا را خلاص شي موږ لوي د کاله باغ ټیکټ غستې ټول به ته وړو دی یو ښا چیل العرمی نو دای ولا روبات وبدلناهم بدل مکو دی لره بجنته فغه دو باغونو باندې جنته نور دو باغونه بیا غذای کې غار سی ور باغونه ختم کو دی ختم کو مالدار ختم کو ټول ختم کو رال الخلق بیا جنته ذوات اکلن صائمان میو اکلن من ثمر خمت بد مزه بد مزه خوند خرابو دا دې میو شو خو اصل غز اصل غز ته وی طالبانو غز دې وډکې دې سړک باندې ډیر کیږي غز ورته خوش شي دې ښه وشيء لکټ من صدر من نبق صدر د جاړو د ونینا ډیر خو ډیر خوشې دې حدیث شریف کې راځي چا چې بیره واله الله به سرګون سرنګونه دوزخ ته غورځي کور کې چې بیره د چای ونی وایي ها اکوي واله دی به سرنګونه کته غورځي چا بیره وال نشته دی رکه خو کواله دلته واله من نبق صدر قلیل جاری دا غبیر قلیل نه زمونږ غر کې جاړ شته دی هغه دړانی خوري هغه کرکنه غونته وما كان له نو دی لرا وما كان له عليهم نو دی لرا فدی باندې نشته دی ابلیس لرا عليهم پر مؤمنان باندې من سلطان طاقت الا لنعلم الا لنميز چې تميل ورکم ظاهر کم من هغه څوک يؤمن بالاخره چې ایمان لري په آخرت باندې من لا شان هو من عافي شک غلب دي کې شک ربک علی کل شیء حفیظ رب ستا پارش باندې حافظ دی رب ستا رب ستا حافظ دی پارش باندې الله دا دلیل نقلی د قوم سبا پیش کو قوم سبا ته خیال کوي ښا نمر لوی او ملکا دا بادشاہانو ته وي حکومت ته وي عوامو ته وي مستی مکوي د الله نه باغی کیږي ما د پیغمبر خبره ومني کني الله تعالی غوړي هر څړي دي ښا هغه په موږ کانو ټول دا به لاسه وچيو قل ورته وایا دي کافرانو د مکیدا ادعو دا الزام ورکي ادعو الذين وغبريا خدایان ان موږ په هدایت باندې یو ان لعلى هدن موږ په هدایت باندې یو و اياكم تاسو او فی ضلال مبین دا غي سره لګي اياكم تاسو او فی ضلال مبین تاسو به گمراه اخکار کیي تاسو کافر الله تعالی سره شریک جوړي غیر الله بلې دا غلطه ده قل ورته ویلا تسالون تاسو نه سوال نشي کوله اما اجرمنا هغه چې مونږه کړې دي مونږه څه کړې دي ولا نسال مونږ نه سوال نکي اما تعملون هغه چې تاسو عمل کړې دي یا يعملون دای چې عمل کړې دي سوال باندې کې دار چې خپل عمل لخانه خپل عمل به در سره کې کوي که کوټي قل تخفيف دي قل ورتوا يجمع بيننا جمع بو کې الله تعالی په ما بین زمون کې ربنا رب زمونږه ثم يفتح باب حكمك في فیصله بو کې يفتح يحكم حكم بو کې بيننا په ما بین زمون کې بالحق په حق سره هو الفتاح الحليم لا الله تعالی فتاح دې حکم کوون کې فیصله کول کړي العلیم بما يحكم به علیم نه پاکه حکم کوي الزام ور کوي قل ورته اروني او خیمات الذين خدایان الحقتم به چې تاسو شریکان کوي به دې الله تعالی تر شرکا شریکان تاسو الله سره شریکان کوي خو خدایان الحقتم چې ملحقان کوي شریکان کوي شرکا شریکان تاسو الله سره د ایست جوړ کړی دي فی کړی دي څه کول شي خو خیماته بل لا شرکا کلا نه نه غد نه دا دارنګ دا دعوی باطل ده دا دعوه بلا دلیل کلا نشته الله سره شریک بل هو العزيز الحكيم بلکې دا الله عزيز دی الغالب غالب دی حکیم فی المهلت من انکر الرسالتا منکر لرسالت نه انکار کی مهلت ولور کی وما ارسلنا کما نه لګل تعالی الا کافتا لنا دا ټول خلق ته جواب ده ته عرب رجل رسوله چا بوي ته دې قوم رسوله چا به ته د پوري لوبونه پوري الله وینا بس مکه باندې د اسمان د لاندې زما پیغمبر رسالت به یواز فقط وما ارسلنا کما نه لګل تعالی را دا جواب د سوال الا کافتا للناس کافتا بتمامه للناس والجن انسو انجنتا ته انسو جنتا ها ويقولون دی وی کله وی دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین یی تاسو دغه صادقان قل ورته وای لكم تاسو درفی په دې کې میعاد تاریخ دی یوم دا غرض تاریخ میعاد یوم تاریخ دا غرض معلومه دی لا تتاخذون عنه جنبرست کیږي دا نه ساعتا بدعاء احبابکم